سورۃ الممتحنہ مدنی سورۃ دی یو نوی دی په نزول کې په د سورۃ الاحزاب نا نازل شوه دی شپږم نمبر دی په ترتیب د قران کې پس د سورۃ الحشر نا ربط او تعلق د دې صورت ماکی صورت سره غنو وجو باندې دی او مختصر دا چې مخکې حالت د هغه قوم ذکر کو چې د کافر سره امداد کولو نو دې سورہ کې حالت د کافر ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو یا مکه سورہ کې ذکر الله د توحید او کو اخر د صورت کې نو دې صورت کې بایکاټ ذکر کوي د کافرونو دیو جنې ور پسې وروړو نور غړ وجودي داول صورت التباعد من الكافرین د یو واقعي طرف ته اشاره کوي او هغه واقعیا دا دا چې د جنگ بدر کله چې سنادی د کفارو مردار شول نو کافرو د خپل بدلی اغستلو لپاره هغه صحابه کرام چې دا ای بچی په مکه کې وو دا ای سره ظلمونه شروع کړل ایر مکه نه مدینه ته هجرت کړو نو کافر په مکه کې دای سره ظلم شروع کو دای صحابه کرامنا یو صحابی حضرت حاتم ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ دا یو ډیر خوخيار او ډیر بہادر صحابي دی بلار باندې روانو درې کافر ور سره ملاو شول هغه دې نه تاسو کو چې تاسو چرته روان یې آیو ته وی مونږه راغلی یو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قتل د پاره نو حاتم ابن ابي بلتا رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې تاسو دا ور قتل لپاره خوځي خو مدینه ته خدري لار راغلي دي نو سپته لګي چې هغه په کومه لار باندې راځي ناغي بیا سوکو هغه ورته وی زړه ته یو طریقه خېما وې څنګه وتوي یو یو کس با په یو یو لار کې کې نه نو چې په کومه لار راځي نو بس وجنه وي ایو دا وړه خبره ده وای کمه لار دی آیو ته وی راځه چې تا بوزم ځان سره را روان کو چې دا غینه جدا کړو یو طرف ته کړو کې ناستو نو ورته وای دا تور راکا دا خډیره خسته ده هغه ته یاو توره دې نراوستا او بیا هغه ته وای یلستان اوښتو ډیر مزدار دی او ډیر خوندور دی ډیر خسته خوشبوئی راځي د دینا او او باندې وختونه راونی او تر و تر اخلاص کوته مردار دا هغه تورې مل ته کې خو چرالو هغه نور دوه ورته وی هغه دی بوتلو دوته یاو هغه مزات او رسول بیا یې هغه دریم ته وی ورادا چې تام زه ته رسول چې دا دویم نه جدا کړو نو هغه سره دا چلو کو او درې مې په بل ځای کې مردار کو دومره خيار صحابيو او دارنګي بدري صحابي دی لیکن یو عظیمه غلطی دا هغه نشوي دا او هغه دا چې کله د تپتاوله کې دا چې د مکی والو د ماشومانو سره ظلمونه شروع کړل د مهاجرو د آی د خط ولیدلو او هغه خط یو ګډه لور کړو پای خط کې دا لیکلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زرګونو لخر سره را روان دی او په مکه باندې حمله کوي دې کې د حاتم ابن ابي بلتا رضی الله تعالی عنہ دوه مقصد وو یو غرض داو چې په کافرو او مشرکین مکه باندې با روب ورزي چې پیغمبر سره زرګونو لخر را روان دي او دویم غرض داو چې کله زما خط ال تورسی نو دی وای چې د خو سره همدردی کوي زما بچو ته وسنه وای نیت صحیح وو لیکن کار غلط وو طریقه غلطه وا دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای وشو چې دا شان خط روان دی او پلانې قافله کې د پلانې بډې سره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت مقداد رضی اللہ عنہ صحابو لګل آی چروان شول قافله لاندې کړه ویلې سلام ته نشاندهی کړه وا بډای سره ملاو شل حضرت علی رضی الله عنه ته وی هغه کم خرچ تا روان کړی دی هغه راکا هغه انکار کو وای ما سره نشتا علی رضی الله عنه تر راوغستا او ته قسم په خدای دلته ټوټه کوم خطر واسه دا یې فورن کوسه کولاو کړي او دا غیر خطر ویست سر په وختو کې هغه پټ کړو راوړو خط دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم حاتم ابن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ راوغتو حضرت عمر رضی الله عنه چې پتا ولګی دا حضرت عمر رضی الله عنه نبی سلام ته وای وای دانی اضرب عنق هذا المنافق الله رسولا ما ته اجازه تو چې د دې منافق نه سټ مات کم ختم کړ دې زمون ملګری دی او دې زموږ دشمنانو ته خطونه لګي نبی علیہ السلام یې پرېګدا تپوس وکاو یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ایمان والو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء منی سی زما بندی زما دشمنان او تاسو دشمنان په دوستۍ باندې ان تؤمنو بالله چې دی وجنا چې تاسو ایمان راوړل په الله باندې چې رب دې تاسو ان کنتم خرجتم جهادن کچروزه تاسو په جهاد کې بلار زما کې وابتغاء امر ذاتی ولټول درځامن کیا زما لا ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم اچر فائدہ نظر کئی تاسو لرا خپل ولی تاسو نو لا تاسو پرز قیامت جدائی برا ولی پمین تاسو کی مطلب دا آیت دا دی چې دنیا کې خپل ولی پاله نو ګویا ساته پلوانو سره خپل ولی کوا الا قول ابراهيم مگر وینا د ابراهيم عليه السلام یعنی دا وینا کی طریقه خسته نشتا خو هغه تر یو وخت پورې وا الا بی خپل بلار دا لا استغفرن لك زب بخنه ورم تعالی را وما املك لك من الله شيئا یقینا ته ضرور حکمتون والا لقد کان لکم فی مسوتن حسنا پتا کی سرا شته تاسو لا بدای کی طریقه خستا لپاره دا غچا چې هغه تمساتی د الله د ورځې د آخرت نه ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سوچ واوړې کې نه یقینا الله دې بے پروا ستایل شي ذات او تسلی اس الله ان يجعل بينكم وبين الذين نزدې دی الله چې وګرځي په مې تاسو مې دای کسانو کې چې دشمنی وکړه دا د دینه دوستی الله قدرت لري الله دې بخون کې مهربان لا ينهاكم الله عن الذين دا اوس تقسیم د کافرو کوي دوه قسمونو لا نمن کوي تاسو لره الله دای کسانو نه لم یقاتلکم چې جنگ نه کړی تاسو سره په دین کې او نه وستلی تاسو د کورونو تاسو نه ان تبرهم چې تاسو احسان کوي د دې سره وتقسطو الیهم انصاف کوي د دې سره یقینا الله مینه کوي انصاف کوونکو سره مطلب دا چې کوم کافر تاسو سره ظلم نه کړي جنگ در سره نه کړي د کورونه نه استلی ندای سره جنگ مکوي او دای له دوستین هم الله نه منې کوي کم کافر چاہی تاسو سره جنگ کوي او د کورونه وستلی وي مسلمانان سره ظلم کړی وي دای سره دوستی ما کوي لکه په دې دور کې امریکایانو د مسلمانانو سره ظلمونه وکړل نو مسلمان لا پکار دی چې دای نه بایکاټ وکي دارنګي هغه کافر چای د مسلمان سره ظلم نه کړي دای سره تعلق ساتي وظاهروا علی اخراجکم او امداد کړل استاد په وستلو باندې علی اخراجکم استاد په وستلو باندې انت ولهم چې تاسو دوستي وکړي د دې سره لوګ استاد محترم فرمایل ویشه القرآن رحم الله فرمایل چې سن انیس سو اټتیس کې کله چې پاکستان لا نو جوړ شوی میاوالی کې پنجاب کې د جاپان والو او د فرنګیانو جنگو نو په مل باندې فرنګیانو حکومتو آئی ملیان راجم اکڑل او دا وی چې یاره مونږه اهل کتاب یو تاسو هم اهل کتاب یی نو تاسو د خلکو ته وایي چې زمون سره مرستو کی تعاونو کی د جاپانیانو خلاف ټول مليان اتفاق وکړو لوی افسرو د انګريزانو وای ما ته وی چې نه زدا خبره نه منم ای ولې یما زکه قران کې الله وایي چې کوم کافر تاسو سره جنگ نه کړي د کورونا نه وستلی نه دای سره امداد وکړي دای نه تاسو الله نه منې کوي او دای سره کني کی کوي ک انصاف کوي الله مونږ منې کوي او کم کافر چای تا سره ظلم کوي د کورونه ایستلی ای دای نه الله منی کوي نو تاسو زموږ سره ظلم کړی دی مونږ تاسو سره مرګتیا نشو کوله او نه دای خلاف عوام ته اپیل کوله شو بیا انګريز افسر داسې سور سور خټې دوی زبتا سره ګوري مې با بیا مړکا واغه مجلس آی برخاست کو هر سم ولا ډیسمس کړو ومن يتولهم فاولئک هم الظالمون زمون مشران الحمدلله په هر دور کې د انګريز خلاف jihad کړی دی مخامخ انګريز ته خبرې کړې دي تبس یې او ستا مشران بسی ومن يتولهم فاولئک هم الظالمون یو سړی چې د اقتدار او د کرسي غلی هغه څنګه انګريز ته خبرو کی هغه څنګه کافر ته خبرو کی او سوچ چې دوستیو کې د سره دا کسان دي ظالمان یا ایو الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات اے ایمان والو کله چې راشي تاسو ته مؤمنان خزنانا مهاجرات مهاجری فامتحنوهن امتحان کوي باغی باندې الله عالم بإيمانهن الله خبر دې په ایمان دې باندې وَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ کچر پوشی تاسو بدی بانی د مؤمنه ولا ترجوهن الى الكفار نو می واپس کئ کافر لا او دا د صلح حدیبیه د معاهده مخالفت نو که وسړی دا وی چې حدیبیه کې خدا خبره شوی چې که تاسو نه یو سړی مرتد شي ناغه مونږ تاسو نه واپس کوو او که د کافر نه وسړی مسلمان شي ناغه واپس کو لکه ابو جندل چې واپس کړو لیکن فلا ترجون للكفار دا د صلح او د بیه مخالفت ناراضی زکا چې پای کې معاهده د سړو شوی د خزو نو شوی والله نحل لهم ندا خزه روا دي د کافرو لپاره ولا هم يحلون لهن او نه دا کافر روا دي د دې خزو د پاره ځکه هغه مسلمانه شو د کافر سره بیا نکاح پاتې نشوا واتهم ما انفقوا ولا جناح علیکم ورکې دی لرا چې دی خرج کړی دی او نشته ګنا په دی باندې چې نکاح کوي دی سره کله چې ورکې دی لرا مہرونه داغي ولا تمسکو بعصم الكوافر او مساتای په غوټو د کفر باندې مطلب دا چې خاوند مسلمان دی او خزه کافر ده کمی خزه چې تاسو کافر پاتې شوي اجرت اونکو ناغي پرې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ام بکر پر خودلې وا او بیا دارو مشهور شاعر سره نکاح کړي وا دارنګ حضرت عمر رضی الله پر خودلې وا ولا تمسکو بیاسم الکوافر مساتی په عزت د کافر باندې بغټو د کافرو یو خدای لاړه کافر سره یو ځای شو مرتد شو تاسو سره هجرت نکو هغه ستا خدای پاتې نشو نکاح ماته شو او کچره فوت شي تاسو نه یو شهید بی بیان تاسو نه کافر او تا فاقبتم وار راغ تاسو په دی باندې مطلب دا چې یو سړی خزه مرتد شو دا سه قوم سره یو ځای شو چای سره معاهده نه ده شوی د صلح معاهده نه شوی او داخله ځان سره مار یو سی دا غمار خو واپس نشي هغه سي ځکه خو لاړ کافر سره مرګره شو نو دا غي نه غسته نشي نو کله چې بیا جنگ وشي او مال غنیمت حاصل شي نو دې سړی لا د هغه مار مطابق پیسې ورکړي چې د تسلیو شي او دلجویو سه چې لا بولی چې هغه پوره شي او که مار مقرر نه نو بیا مار مثل ور کوي فاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم ورګه یا کسانو لا چې تل دی بیبیانو داغي یا وړ دی بیبیانو داغي پشان دا غي چې دی خرج کړی پای ویرګه د الله غزاد نه چې تاسو باغ ایمان نه وړئ یا ایو النبیو اے پیغمبره اذا جاءك المؤمنات وکل چراشی تعالی مؤمنان خذی یبا یعنک بیا کی تا سره په دې خبره چې شرک بن کوي په الله باندې څه شي ولا یسرقنا نبغلا کوي ان الله غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان نبی عليه الصلاه والسلام سرا سړوم بیات کړی او زنانوم بیات کړی او سړی به مخامخ راتلل پلاس د نبی عليه السلام کې به لاس کې خودو او زنانو به چې بیات کولو نو د پردې نه شاته به ناشته وي مخامخ نبی له سلام ته ندی راغلی دیو جنا ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي والله ما مست ما مسا ید رسول الله صلی الله علیه وسلم یدا امرات قد قسم په الله د نبی علیہ الصلات والسلام لاس مبارک د خزر الله سره چر نه دی جنگیدلې د پردې زنانه سره د نن زمانه پیرانو بشان نه چې خزي برا رواني او پیر صاحب پنجاب کې ځان ته پیر وای خزه برازي او د سره بلاس ملاوي او غاړه به ملاوي او کله خپل کی او کله وته سجدي کوي او کله ور سره یو ځای کینی او ډیر داسي چای ځان له یو ځای مقرر کړی نه نور سره خاوند ورتلی شي نه رور ورتلی شي نه پلار او پیغله جنې هغه بدن نه پیر سیب لور شي نو شرم او حیا خو دای کی وینا غیرت خو پکې وینا دا نه وای چې زما پیغله لور ده زما خور ده زما خزه ده دا بردی سړی سره څنګه یوازې کینی نه نه وای دا پیر سیب دی نو پیر سیب سره صحیح نه نو دا اویم وبایهن واستغفر لهن الله ډیر دا شرم خبرې سره ویلې نشي او کله چې ګورې سوشل میډیا باندې نو پیران دی واغی د زنانو سره بدعملیان شوګي شروع کی او الله رب العالمین بیا راګیر کی دا څه لور رسوا کی دا نه نه د مولا سره او نه د پیر سره پر دې زنانه چر لاس نشي ملاولې دا دی نه وای یاره دا زما استاد دی زبر سره لاس ملاوم دا زما استاد دی دا زما پیر دی زبر د سره لاس ملاوم نه لاس ملاول نشته بیات گئی اخوا د پردې نه کول شي خف د مسلې تپوس کوي زنانا د استاد نه تپوس کولای شي په ټلیفون باندې کولای شي د پردې نه اخوا کولای شي شاګرد کولای شي زنانا لیکن مخامخ نه کې ناشتي شي او نه لاس ملاول شي دا خو مولا صاحب دی او دا خو ډیر زبر دی نو مولا او پیر باطل پرس دمونه بشورو کی نو خزی برازی او مخامخ وته ناستی دا مولا دی دا پیر دی چې د ته خزه مخامخ ناستی او په پرده کې هم نه مخې ګلاوی او بیا ډیر پیران او ډیر مولیان ایسر جخت ناستی ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن زیات زبرګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې چرتا پر دې زنانه سره لاس نه دی ملاو کړي ته ولې ملاوي اول ځان ته جوخته دیو جن دا خبره غلطه ده چې یو سړی وایي یره دا زما پیر صاحب دی زما استاد دی او زما دنه پرده نشته ولې نشته د نبی علیہ السلام نه زنانو د امت پرده کړی دا نبی علیہ السلام نو داغه نه زیات بر څوک نشي کېږي لا تتولوا قوما غضب الله عليهم مين مکوې دا قوم سره چې دا الله غصه په دې باندې قد يسو من الاخرته تاکي سره دینه امید دي د اخرت نه کما یې تاب القبور سنگا چی ناومید دی کافر د ملاقات د قبرونو والونا او کله چې مولا او پیر دا کار شروع کی توبه داغه نه بیا غیرت ایمان پښتو ارسته نه ختم شي هغه بیا ځان لا ډېری په زنانو کې دلالې ساتلې دي او بیا ګرځي کله یو قرباني او کله بل او زنان راولي او پیر صاحب سره مولا صاحب سره ملاوي ملاقاتونه کوي دا ناجایز دي سړی د پردي زنانه سره لاس نشي ملاولې مخامخ یو بل ته نشي کېناسته نو صورت کې بایکاټو د هغه چانه چې هغه کافر دي او زجرو رټنه وا هغه چاله چې ور سره دوستی کوي سوره صف مدنی یو سلام په نزول کې پس تغابن نه یو شپیتم په ترتیب کې پس د ممتحنینا مخکې صورت کې تباعد من الكافر او زجر مومنان لا دای په دوستای نو دې صورت کې هغه مینا د حواریینو ذکر کوي چې هغه نحنو انصار الله دیو جنې ورپسې راو یا مخکې صورت کې سلورم آیات کې ویلو کفرنا بكم تاسو په ملګرتیا باندې انکار کوو نو دې صورت کې داغي نه انکار کول او ور سره jihad کول هغه ذکر کوي دیو جنې ور پسې وروړو داوله صورت زجر دې مؤمنانو لا الذين يقولون ما لا يفعلون چې وینا کوي او کار نه کوي ایله زجر او رټنه ور کوي اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون اولی وینا کوي دا غسا چې کار نه کوي غیلرا کم کار چې کینا نه غوینا اولی کی یو طرف ته وای چې زما عقیده توحید او ظلم زما ملګری زما استادان او زما دوستان ټول موحدین دي بل طرف ته بیا دوستی د مشرکانو سره کې دوستی د مبتدعين سره کې لم تقولون ما لا تفعلون کبرا مقدن عند الله ډیر لوی د غصه خبر را بنی ز الله ان تقولوا ما لا تفعلون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اول مثال کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته وزما قوما لما تزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم ولی تاسو تکلیف را کوئی ما تا تاکی زر تاسو پوئے گئی چیز رسول دا اللہ ام تاستا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم کله چې کاګ شول نو کو الله رب العالمین کاګ کل د دې زړونه والله لا دل قوم الفاسقین الله توفیق نور کې قوم فاسقانو ته وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ او دویم مثال د عیسی علی السلام کله چې وی تاسو د مریم او بنی اسرائیل یقینا رسول د الله ام تاسو ته تصدیق کوونکې ما صدا چې مکه زمانه تورات نه او زه ورکوم پر رسول سره چې راځي برسو زمانه نوم داغه به احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زه ومن ازلم ممن افترا علی الله الكذب سوک دی غټ ظالم په درو جوړونکو کې دا غچانا چې جوړوي په الله باندې درو او دی رابل شي په طرف د اسلام والله اولاد القوم الظالمین الله توفیق نور کې کوم ظالمانو ته دی غاری چې الیوت فی نور الله بیافوایم دې لپاره چې زورور کی په دینونو ټولو باندې اگر چې په ګڼي مشرکان یا ایو الذین آمنو او ترغیب دې مؤمنانو لا بیان د جهاد و مؤمنانو ایو خنتاستو تجارت تنجیکم من عذاب علیم چې بچ بگی تاسو د عذاب دردناک نه ایمان برونه په الله پر رسول الله ومساکن طیبتا فی جنات عدن او کورونه پاک په جنت د امس ګرای کی ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لویا و اخرى تحبونها او بلا چې تاسو مینا کوله دا یې سرا نصر من الله و فتح قریب امداد طرف د الله نه فتح نږدې وبشر المؤمنین وزر ورک مؤمنانو تا یا والذین آمنو کونو انصار الله و ایمان والو شئی امدادیان د دین د الله څنګه چې ویلې عیسی زوی د مریم حواریینو تا من انصاری الی الله سو دین دادیان زما دین د الله تا دا اصل کې شادابیان وو د باچاانو بچي وو دیو جنا مفسرین ذکر کوي الحوارین ای الاعوان شادابیان مونږه امدادیان یو د دین د الله ایمان نور یو ډلې د بنی اسرائیل نه کفر کو بل ډلې مضبوط کړه مونږه کسان چې ایمان یو په دشمن باندې نو ګرځول غالب سورات کې زجر او هغه مؤمنانو لا چاغي وینا کوي او عمل به نه کوي سوره جمعه مدني سوره ده یو سل لسم ده په نزول کې په د سوره صفنا او ترتیب کې دوش پیتم پس د صفنا باقی صورت کې صيغه د ماضی سره ذکر کړي وو دا الله توحید سبح لله نو دې صورت کې مضارع ذکر کړي یسبح لله دیو جنې ورپسې ورو یا مکی صورت کې شپږم آیات کې ویلو آیت نمبر 6 شپږم کې بشارت د نبی علیہ السلام ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد نو دې صورت کې دوی ما کې بشارت د نبی علیہ السلام والذي باث بالمین رسولا منهم دیو جنې ورپسې راوړو یا ما کی صورت کې باقی بیانی اللہ لرا آغا سوچ بردی و آغا سوچ اخکتا او ما فی الارضی الملک القدوس بادشاہ دے پاک دے ضرور دے حکمتن والا دے والذی باز فی الامین رسول منهم اللہ غزات تے چرا لے گلے پامیانو کی پیغمبر دے دے جنسنا چې ذکر دې علم د تورات او بیا عمل نه کوي باغ باندې کما سل الحمار بشان نخره یا مل اسفارا چې اوچت کی کتابونه بار کی کتابونه چې په علم باندې عمل نه الله یې مثال رخره دې بہت سرمانی یو کتاب دې په مدارسو کې پڑھاويږي نو پای کې یو باب دې باب فائدۃ الخبر بده مثال د قومای کسانو چې دو جنتیا او کړه پاتون د الله الله توفیق نور کې قوم ظالمانو ته قل یا ایو الذین عادو وایا یا کسانو چې یودیان یې کتا سو ګمان وی چې تاسو دوستان د الله علاوه خلقنا نو غواړی مرګ تاسو رښینی یې ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم اچر بون غواړي مرګ همیشه په سبب د عمل د دی باندې یاد د نسبت زکه کوي چې اکثر لاسونه په لاس باندې کیږي والله علیم بالظالمین الله په دې بظالمانو قل ان الموت الذي تفرون منه وای پیغمبر یقینا مرګ هغه چې تاسو تختی داري نه دا به مخامه کی تاسو سره کته هر څومره د مرګ نه وتختی او چې کم ځای ستا مرګ مقرر شوی نو عقل ته تعالی مرګ راځي لکه حدیث کې راځي د چا چې کم ځای مرګ مقرر شوی جعل له الیه حاجتن یا ایو الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ و ایمان والو کله چې आवाज وکړي شي د دین کار ته دا ذکر د صلات مراد نه دین دی مې یوم الجمعه ته د ورځې د جمعې نه فصو الى ذکر الله نو فصو الى ذکر الله نو ها یو ځل ویرالو شل قران رحم الله سره کې ناسو هوي هغه ورته وی چې روټه بخوري یا وی روټه خبره ورستو کو ول دارانه تاسو کا چې تول رالي یو ولې رالي وای مولیان راته وی چې وای مولا ته وایا دا خپل پیر مولا په حق دی او که مونږ ما ورته وی چې تاسو نه تاسو کوم دا یو سړی دی برا روټه را جوړند دا د چت لاندې او یو سړی راشي دا دمتوب چې څومره سامانونه دي اغلان نکی مثلا ډول دی یا ورسره نور چې څومره سامانونه دي هغه کی دي او د پاره باندې خپې کی دی او دا روټه راوالي او وی خوري یو دا سړی دی او دویم هغه سړی دی چې اومدا روټه رالي خلان دي دینی کتابونه کی دي قران پاک کی دي حدیث کی دي او د په پاس خپې کی دي او راوالي نو دې دوارو کې کم یو بد سړی دی بیا هغه وایي چې دا غټ ګمرا غټ کافر دی چې دینی کتابونه باندې خپې کېږي او روټه راوستا ایما ته چې تاسو مثال دا کشي آسان کار یا وی ښا تم نه پنځیر مولا ملګری ویوالم ویټا کولم رالم دلتا انا هغه بهاکه خبره کوله دا مليانو په دین باندې خوراکونه وکړل او چې القرآن رحم الله په دین باندې ځان خوړو او د دې گواہی مرحوم مولانا بجلیګر مرحوم الله دې قبر د نور نه ډکی بهترین عالمو کله چې شیخ القرآن رحم الله وفات شو نو د دې اقرار هغه داغه په مرګ باندې کړي او بخپلا اوس هم تقریر موجود دی د مولانا بجلیګر صاحب تقریر اوس هم موجود دی او په نت باندې چلیږي وای وري هغه پنځیر شي القرآن د دې دور مجدد د قرآن او د قرآن فهمه مجدد او بهترین عالم او په دې دور کې د قرآن او سنت بهترین خدمت کړی دی دا مولانا بجلیګر مرحوم ویلو دارنګه هغه دا وی چې مولیانو په دین باندې خوراکونه وکړل او د په دین باندې ځان خورو خپل روټي به ځان سره راغسته وا او کلی په کلی او کوسه په کوسه به ګرځېدو خلکو ته به د الله کتاب خودلو هیڅ چانه یې نه غوښتل تر دې چې روټي او باو چین د چا نسکل او د دې باندې داغه ډیر واقعات گواهی یو ځلې دا سره راغلو په دې لار باندې تیر شو زمون په دې علاقہ او دې مون سره برا د شیخ محمدونه برا یو کله شیخان وته وی باوی شیخان نو پاره کې بیان کړو تقریبا دا ډیره په خوانه خبره ده نو کله چې بیان یو کو خلکو بیان اوریدو مولیانو دا کم د جماعت امام چې خلک چې لاړل شیخ قران رحم مولا ته وی چې بس زاد دې زنوزا شیخ قران امام ته وی چې تان روټه نه غواړم تا نه هېڅ نه غواړم، ما ځان سره خپله روټۍ راوړې ده او زه به هغه خورم، تا نه هېڅ نه غواړم. جومات دې د الله کور دی، به زه پکې شپه کوم؟ وایي هغه وایي چې نه، دلته شپه نه شې کولی، ځکه ملا خو پوه شو چې اوس خو زما کار خراب شو. بهرحال وایي زه یې د جومات نه وویستم او زه روان شوم بره طرف ته. نو په هغه دور کې دا بادیانې نه وې. داسې روان شو دا ډاګه وا ټوله بر روان شوم باړې طرف ته پته نه لګی دا چې زه په کم طرف باندې روان یم نیمه شپه ده تور تیار ده نو مزل کولو کولو علم ګذر ته ورسېدو د شیخانو علم ګذر په میاس کې ډیره فاصله ده بهرحال وی چې حال تور سیدم نو د شپې تقریبا د جمی د شپه یخ یخنی وا او د شپې تقریبا یو نیمه دو بجې وی نو چې می قتل یو وړغه نه کوټه نه په نظر رااله او پای کې لایټونه ښکارېدل ورغلم یو سړی مې وکړو هغه اصلیا جوړول په هغه وخت کې سلام مې واچولو ما ته وی چې انساني کپیره په دې وخت کې وی ما نه انساني ما ما ته وی سو کې او څنګه را لې ما دغه شان په شیخانو کلی کې ما مسله بیان کړه مولا پر خودم نه جمعات کې بدل ترالم بیا غزر زر مالا بندوبس کو او ما ته وای چې تکینا زړه لروټه راولم امام ته چې ما روټه ځان سره روټه ده روټه مې راوستا سړه روټه وا هغه مو خورلا هغه سړی له ډیر خوان ورکو عالم شیر جی سیب نومو الله دې مغفرت نصیب کی وی ما ته چې سار به ستا جماعت کې بیان کوم یاره ډیره خدا سار لارو داغه جماعت کې بیان کو او هغه حجی سیب داغه بیا مینا پیدا شو الله رب العالمین دا هغه په بچو کې الله حق پرست عالمان پیدا کړل او دا سي خلک پیدا کړل چاغي تر ډیر حد پورې د توحید او سنت خدمت کړو بیګام داغه یو نصر قاری محمد امین د چارپریزه کې اوسېږي ما سره تقریبا بیګا د شپې 11 بجې یو لسنیمه بجې رابطه کړې و او ما ته وی چې د پیر پرز باندې زمو ختم دی او چې تم راشي او ملګرو ته ما د پیر پرز خو زمونږ هم ختم دی هغه اجي صاحب نسه او بیا داسې بچي الله ورکړل حاجی مولانا عبدالودود مرحوم او دارنګي حاجی یوسف او نور چاغي ډېر د دین خدمت کو سو پاتشي دی الله دې مغفرت نصیب کی او سجوند دي دا ځان سره خپل روټي ارس ځان سره بندوبست هیڅ نه سن غوښتل دا هغه بزړه کې درد الله دا هغه درد ټول دنیا ته ورسولو نن الحمدلله په هر کور کې د قران د درسونو اوازونه دي په هر محله په هر کلی او په هر وطن کې په هر ملک کې د قران درسونه شروع دي مخکې کال په افغانستان کې صرف په صوبه کونړ کې سلور نیم سو د قران درسونه شیو د شیخ القران د پنځیر شاګردانو کړو بل چانو کړی دارنګي په ننګرهار کې دغه شان په لغمان کې او په نورو صوبو کې په هر یو کې د روس بارډر سره جنگیدلې د قران درسونه شروع دي او د چاینا بارډر سره جنگیدلې د قران درسونه شروع دي او هر سړی داوي وای شیخ القران الله دې قبر د نور نه ډک هر سړی ول دعاګانې کوي په عربو کې درسونه تر دې پورې چې د انګريز په ملکونو کې الحمدلله د قران درسونه شروع شول زموږ استاد محترم فرمایل وې زما یو شاګرد دی او هغه په لندن کې په دریو جبو کې د قران درس کوي یو په پښتو کې پښتنو ملګرو ته دویم په اردو کې او دریم په انګلیش کې په لندن کې دارنګ په امریکا کې او په مختلفو ملکونو کې د پنځپیر شیخ القرآن او داغه د بچی زمونږ د استاد شاګردان دي او د قرآن درسونه کوي نو هغه وای مولای ما وتوی چې هغه د دین خدمت کوي په صحیح معنی باندې او تاسو په دین باندې خوراکونه وکړ هر ټوګي سره یو ورځ چاته را تاسو کو چې دا ګړو بيزو आवाज په قران کې چرته شته هغه ته اوسته کنه وکم لاري وي وزرو به ازرل به دا هسي وته ویلو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دارنګ کېدل تاسو لپاره غوړ دي که تاسو پوهیږئ پیدا قضیت صلات فانتشروا فی الارض کله چې پوره کشي مونږ نو خارش بزمګه کې ولټو د رزق حلال د الله نه واذکر الله کثیرا یاد وای الله لره ډېر ډېر خامغه چې تاسو کامیاب شئ و اذا راو تجارتا ولا ونفذوا الیها کله چې دی نو خبر بنو نن دا یو داسې سیلاب دی د اشاعت او توحید و سنت یو داسې تحریک دی چې د دې مخ ته ودرېدل غر سره ډغر روان دي دا آسان کار نه دی دا مولا په پراپګاندا کله بدنامي ټیک دا مولا یو ساعت به بدنام او کی پراپګاندا به او کی او خلکو ته پته ده چې د قران صحیح خادمان څوک دي د دین خادمان څوک دي او زمون کار دا هم یاد ساتي زمون کار بیان د مسلې دی موږ مسله بیانو او الحمدلله کومه مسله چې بیانو نو اسه په اوای ډکوسلو باندې نه بیانو ته په دلیل باندې بیانو یا به قران یا به حدیث وی هوایی خبره نه دا نه وایو چې زه ما سره دومره دلایل دی او دومره دلایل دی نه نه چیرې سره نو کار کوي دا خبره کوم او دا وګوره دا دلیل دی دا آیت راوړوي دا آیت راوړوي دا لکه عذاب قبر باندې ما مخکې ورځو کې آیاتونه د قران راوړیو داسې هوایي خبرې نه دي چې زه وې مزاز دا به قبر منم ولې منم دلیل را سره نشته پته راته نشته نه نه زه وې مزکه منم په فلاني آیت کې الله ویلي فلاني کې ویلي فلاني کې ویلي او دارنګ بل مسله بل مسله یا به قران یا به حدیث وی کله چې دا نه بیا به د احناف کتابونه په مسله کې بهرحال او په دې باندې الحمدلله زموږ درسونه د قران دا شاهد دی او گواه دی هر مسله چې ما کړې ده په دې درس قران کې نو ما باغی باندې دلایل پیش کړی دي او هغه موجود دي الحمدلله ان د ریکارډ دي اسه وایي خبر نه دي دویم دا چې زمونږ کار تعصب نه دی، ضد او عناد نه دی، حسد نه دی، یاد ساتئ او ها البته چې یو سړی ما بدنام کی د خلکو په میانس کې نو زه به لازما داغه جواب کوم صفائی مخکې ذکر شوی قران آیتو چې کله باغی اعتراض وشي نو جواب کوي جواب خو لازمی دی لیکن دا یاد ساتئ که د قرآن په درس کې وي، که په بیان کې وي، که په عام معاشره کې وي او که په سوشل میډیا باندې وي، زموږ کار دا دی چې زموږ مسئله بیانول دي په دلایلو باندې، زموږ کار د چا بې عزتي کول نه دي، ګوره یاد ساتئ، زموږ کار څوک ذلیله کول نه دي، بحیثیت فرد یا بحیثیت جماعت. زمون کار د چا بیزتی نه ده ها یو سړی هغه داغه کارم دای چې د حق پرس علما بدنام کی نو داغه حقیقت کار کول دام بیا زمون فرض دی چې ته کوم جماعت سره تعلق ساتي دغه جماعت کله جوړ شوی دی او چا جوړ کړی دی ولې جوړ شوی دی دام خلکو تخکار کول بیا زمون فرض دی او لیکن کبه سوشل میډیا باندې او کبه تقریر کې او کبه بیان کې وي مونږ د چا بیزتی نه کوو یو د هغه بیزته نه زمونږ په دې دور کې په سوشل میډیا باندې د علماي کرامو شکلونه روانولي خلک کوشش دا کوي درېمه طبقه چې کله د دوو قسمو علماو په میانس کې خبره راشي اختلاف راشي نو په نن دور کې آسان کار دی پکور کې کی کینا فیسبوک آی ډی یا پیج ځان له جوړ کا د یو جماعت په نوم باندې او د بل جماعت د عالم شکل روان کا مثلا هغه عالم دی او ته دا هغه سر لره کا او د خر سر په باندې جوړ کا د سپی په باندې جوړ کا د بل دا ګور یاد ساتي دا زمون کار نه دی نه مونږه کړل او نه کو او چې څوک کوي دا غره شاته توحید او سنت سره هیڅ تعلق نشته دا الحمدلله دا اسه وای خبر نه دي زما مشر نواله زما د امیر او قائد د استاد نواله تر ادنا کارکون پر زمون ټول دغه نظریه ده مونږ د چا بیزتی نه کوو ها ټیک د اختلاف په خپل ځای باندې دی اختلاف د مسلې هغه شتا په دلایل باندې لیکن د هغې مقصد دا نه دی چې مونږ په سوشل میډیا باندې د یو سړي داسې بې عزتي وکړو چې وي انسان او د هغه نه خر جوړ کړو، د هغه تصویر روان کړو، دا چې څوک هم کوي د ده د جماعت سره هېڅ تعلق نشته، که هر څه وي دا یو خو اسان کار دی، زه به د یو جماعت په نوم باندې پیج جوړ کړم یا به ایډي جوړه کړم او د هغې نه به د بل جماعت تکنزلې هم کوم، د هغې بې عزتي به هم کوم، نو دا خو د جماعت خبره نه ده که یو سړی دا ثابت کی چې زما په نوم باندې زما پرسنل کوم ایډي وي یا پیج وي د اغه نه یو شی شیر شي نو زه بیا مجرم یم یا زما جماعت خدا نه چې یو سړی د کور کې کینی او هغه د بل عالم بی عزتی کوي او پاره دې زه بدنام شمه ته دې ذمہ وار نیم او نه زمونږ دا کار دی خو موږ الحمدلله سپک خلک نه یو چې سپکې خبرې وکړو یا سپک کارونه وکړو او نه دغې ته اوزګار یو موږ. موږ الحمدلله د یو دروند جماعت سره تعلق دی او د درنو استادانو سره، د درنو خلکو سره هم تعلق دی، زموږ کار د چا سپکاوی نه دی. چې ولې مال نه لګوي د الله په لار کې او ترغیب دې مؤمنانو لا په انفاق اذا جاءك المنافقون کل چراشی تا د منافقان قالوا نشهد انك لرسول الله ايوه مونږ وايي کو چې یقینا ته رسول د الله والله يعلم انك لرسول الله کوي چې ته رسول د الله الله گواہی کوي یقینا منافقان دي درو جن دا خبره بخله ده د زړه نه ده اتخذوا ایمانهم جنتن دای نیول دي خپل قسمونه لره ډال وسد عن سبیل الله باندې خلق دلاره د الله نه انهم ساما كانوا يعملون یقینا دای بد یا چې عمل کوي ذالک بیانهم امنو ثم کفروا دا دیو جنا چې دای ایمان راوړو پجبه بیا کفر کو هډوکې پکې نشته تشه غوخه ده او دغه لارې خوخه ده ویا قولو تسمع لقولهم او کدی وینا کوي اور د دی وینا کانهم خشب مسنده تبواګنی دا مونډای دی مسنده کې خودل شوی دیوال ته خشب د لرګو مختلف قسمونه یو قسم هغه چې هغه قیمتي لرګي وي خلک دا غینا فرنیچر وغیرہ جوړ کی دویم قسم هغه لرګي وي چې دا غینا کړکای گیټونه وغیرہ جوړ کی نو شپږم کې زماغی چې دا یو فائدہ هم پکې نه دا غینا مونډای جوړ شي موږ ته سټ وایو دا کله چې دا لرګې ډیر غټي او ډیر زیات پوښ شي نو زمیدار د سوزونو د پاره وروړي نور ته ودري نو چې یو طرف وچی نو بل طرف بیا لون شي بیا هغه کار نه کوي بیا بل طرف واړی هغه بل طرف لون شي هیڅ کار نه دا اوچی ګنا او کله چې کور ته وروړي نو چې تبر و تر اخلاص کې نو هغه تبر دې تن تندي تر اورځي دا نو زمیدار وای یاره وای دې اسکارم نه بس دیوال ته ویودرو نو واسه دیوال ته پروتي د منافق مثالم دغه شی دې دې اس باندې نه خوشبو مسندا یا سبونا کل سواتن علیم ګمان کوي دار چې په دې باندې دغه دشمنان دی او یې د دینا ځانو ساتي د دینا قاتلهم الله لو روسهم اړې خپل سرونو لرا ورایتهم یسدون وهم مستكبرون وینه بات دی لرا چې دی به اوړي د قران نه او دی به وی تکبر کوونکی سواء علیهم استغفرت لهم برابر د پدی باندې که بخنه واړې د دې لپاره یا نه واړې دی لرا ان شاء الله بخنه نه کوي دی لرا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته او الذين يقولون ده هغه کسان دي دا منافقان چې دی وایي لا تنفقوا ولا من عند رسول الله خرج مګوي پاچا چې رسول الله سره تر دې چې او تخیراغنا ولله خزائن السماوات والارض دا الله اختیار کې دي خزانه د اسمان او زمکو لیکن منافقان نه پويږي یقولون لئن رجعنا الى المدینه دی وای کچره موږ واپس مدینه ته نو باز وای عزتمن خلک داغی نه ذلیلات دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبره کړې و الله رب العالمین بیا کول داسي نو زوی و ترا پاسې دو کله چې دې کور دراتلو هغه وتوي وی قسم په الله تب زما کور ته د نران شي تر دې چې تا دا اقرار نکړې چې ته ذلیل او نبی علی السلام عزت مند دی بیا رالو نبی علیہ الصلات والسلام ته شکایت کو نبی علیہ السلام ته پریګی دا ولله العزت ولرسولی وللمؤمنین خاص الله لره عزت دی او پیغمبر له مؤمنانو لا لیکن منافقان نه پويږي یا ایو الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و ایمان والو غافل دین کی تاسو لرا مالونه تاسو لا تاسو د ذکر د الله نه اسنه چې د مال دولت د وجې درنه د الله کتاب پاتې شي اسنه چې د بچو د وجې د قران درنه پاتې شي و مې يفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون چا چې وګدا کار دغه کسان دي تاوانيان ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ان چرې نرستو کې الله یو نفس کله چې راشي نیټه دای الله خبردار دی په هغه عمل چې تاسو یې کوی سورۃ کې زجر منافقین ولا په ادم انفاق او ترغیب مومنان ولا په انفاق باندې سورۃ تغابن مدنی سورۃ دی یو سلاتم دی په نزول کې په سورۃ تحریم نه سلور شپیتم دی په ترتیب کې پس د منافقون نه بلکې ترغیب او jihad او انفاق ته نو دې صورت کې هغه مقاصد اربعه ذکر کړي چې دا غي لپاره jihad کې نشي دیو جنې ورپسې وروړو یا مکه صورت کې دا هم آیات کې ویلو چې مال او اولاد دی غافل نه کی د الله د ذکر نه په دې صورت کې باقي زیادت کوي دیو جنې ورپسې وروړو یا مخکې صورت کې و ما کې د منافقانو باره کې وی چاغي خرچ خرچ نه خلق باندې کوي دیو جنا چې صحابه د نبی علیہ السلام نه لاړ شي نو دې صورت کې وایي شپارسم آیات کې د خرج فائدې ذکر کړي ګڼ وجودي داول صورت بیان د مقاصد اربعو سلور مقاصد ذکر کړي او ترغیب جهاد او انفاق ته خلاصه د صورت سوره تغابن دوی سره اوله ایسه کې لس آیاتونه دي دی الله لره بادشاہي دا او دی الله لره ستاینا او دا الله له بارو شیبانی قدرت والا او والذي خلقكم الله ذاتي چې تاسو پیدا کړی بعد تاسو نه کافر دي او بعد تاسو نه مؤمنان دي والله بما تعملون بصیر الله باغ عمل چې تاسو یې کوي لیدونکي دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی د اسمانونو او زمکه د پاره د ښکار کولو د حق او شکلونه درکړي تاسو ته نو خسته شکلونه دي تاسو ویل المسیر او دی الله تدیرا ګرځیدل یعلم ما فی السماوات والارض وسوی عالم بكل شيء والله ویږي باغ سره چې بردي او خطا ویږي باغ سره چې پټوي تاسو هغه څه چې تاسو ښکار کوي والله علیم بذات الصدور الله په دې پرازونو سينو او تخویف الم یادکم نبأ الذین کفروا من قبل ان راغلی تاسو ته خبر دای کسانو چې کفر کړي مکه د دینه فذاقوا وبال امرهم وی زکل انجام د کار د دی او دیله د عذاب درناک ذالک بانه کان تاتیم رسولهم بالبینات اثبات رسالت دا د دیو جنا چې یقینا راتل په پیغمبران د دی واضح دلائل فقالو ابشر یادوننا اوس اس بعد رسالت بیا کوي دی به آیا یو انسان به موږ له هدایت کوي لار کوي وکفروا وتولوا واستغنى الله نو د کفر کو واوړې دل او به پروا د الله د دینه الله دې بے پروا استایل شي ذات اثبات قیامت زعم الذين كفروا ان يبعثوا ګمان کیا کسان چې کفر کړي چې په د باندې کړي شي قل بلا وربي لتبعثن او او قسم دې پر رب زما خامغه تاسو پورته کولې شي ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به تاسو له خبر درکړې شي باغ چې تاسو عمل کړی او دي دا په الله باندې آسان فآمنو بالله ورسوله او دیات کې صداقت الكتاب او اثبات رسالت ایمان وروړي په الله توحید ورسوله او پر رسول دا الله اثبات رسالت والنور الذي انزلنا صداقت الكتاب رڼا هغه چې موږ را لېګل دا الله پاک عمل چې تاسو یې خبردار دی بیا اس بعد قیامت یوم یجمعکم لیوم الجمع پاغ ورځ چې را جمع بکی تاسو لرا ورځ د جمع کې دوتا ذالک یوم التغابن دا د ورځ د افسوس و مې یوم بالله سوچي ایمان وړي په الله او عملو کې نیک او درجنتیا کړي زمون پاتونو دغه کسان دي جهنميان همیشه وي بدی کې وبېسل مسیر او بزاد ورته دا جهنم ما صاب من مصیبه د دې ځای نه دوی مېسه د صورت او بدی کې ترغیب دی jihad او انفاق ته ما اصاب من مصیبت نرسیږي او مصیبت مگر په اجازه د الله او سوچ ایمان وړي په الله یا دې قلبا مضبوطو کې د دزړه هدایت په معنا د مضبوطیا سره دی اردا کې به یو معنا نه کې بلکې دلته هدایت په معنا د کلکوالی او مضبوطوالی سره زکه هدایت خو هغه ته شوی کچر تاسو واورې دې نه یقینا برسول زموږ دی رسول کارا الله لا اله الا هو داو توحید الله چې نشتا جتر مگر د الله دی او خاص په الله دی ځان سپاری مؤمنان یا ای الذین آمنو او مؤمنانو ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم یقینا بعضی د بیبیانو ستاسو نه او دا اولاد تاسو نه دشمنان دي تاسو لرا فازرهم نو ځان ته ساتي هغه بیبي چې تا د قران نه منې کوي هغه اولاد چې تا د دین نه منې کوي د قران نه منې کوي هغه ستاسو دشمن دی ځان ته نه وساته وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا که چېرې لرې کړئ د زړه نه د دوی مینه، مخ ترې واړوئ او بښنه وغواړئ د الله نه، نو یقیناً الله دی بښونکی مهربان. إنما أموالکم وأولادکم فتنة یقیناً محبت د مالونو ستاسو او د اولاد ستاسو سبب د فتنې دی، چې مال سره دومره مینه کوئ چې د هغې د وجې د الله دین درنه پاتې شي. اولاد سره دومره میناو کې چې دا غیر وجه قران ته نه پاتې شي الله فتنه ده والله عنده اجر عظیم الله دا غسر د اجر لوی واتقوا الله ما استطعتم ويرګي د الله نه سمره چې اوسې تاسو واسمعوا واتي اوري او تابعدارو کې د الله او خرج کې غره به تاسو نفسونو لرا ومن یوقا شح نفسه سوچ جو ساتل شو د بخل خپل ځان نه نو دا کسان دي کامیاب ان تقرض الله قرضا حسنا کور کولو کې الله تور کول خستا زیاد بکی دلا دغه تاسو لرا او بخنه بو کی تاسو ته والله شکور علیم الله قبل انکه بردبار صبر کوونکې عالم الغیب والشهاده پویا دې په پټو ښکار باندې زور ور دې حکمتون وال ذات سورات کې اثبات مقاصد او ترغیب جهاد انفاق ته دوی سیو اوله ایسه کې اثبات مقاصد او دویمه کې ترغیب جهاد تا سوره طلاق مدنی سورته ده یو کم سلام دې بنزول کې په سوره دهر نه او پنځه شپیتم دی په ترتیب کې پس سوره تغابن نه باقی اس بعد د مقاصدو د په دې صورت کې مغه ذکر کوي خو په عکس باندې په دې صورت کې ترغیب د جهاد ته انفاق د مقاصد اربع خلاصه د صورت صورت دوی سي دي اوله ایسا اوه مات پورې ده او پای کې اول کې امور منتظمه للجهاد او انفاق فی سبیل الله او دوی مېسه کې بیا بیان د مقاصد اربعو د مخکې صورت په الټا باندې یا ایو النبی ذات لکم النساء اے پیغمبره خطاب پیغمبر ته مراد نه امت ته مگر که راتللو کی په بیان احکارو باندې وتلک حدود الله دا پولی دا الله دی او سوک چې تجاوزو کی د پولی دا الله نا نو تاکی سرا د ظلم کو بخبل زان لا تدری لعل الله دی سباد ذالک امرا تنپویگی شاید چه اللہ پیدا کی پس دینا کار محبت د خاوند خزی سرا اللہ پیدا کی او ګوان نسی خواندان دا عدل ستاسو نا واقعی مشاهدت لله او دروی گواهی اللہ تا دارنگی تاسو ته نصیحت کول شي په دې سره چاته چې ایمان وړي په الله پرز د آخرت و من یتق الله یجعل له مخرجا سوچ جو یریږي د الله نه او بغیر دلرا زائد اخلاصي محمد ابن عبد الوهاب هغه سره چې د شر خلاف jihad کړو او یو خانو داغن مو سعود دا په خپل فقیر سره کم ځای به چې مسله بیان کا نو هغه ځای نه خلکو شړلو بل ځای ته بلاړو نو چې بل ځای به مسله بیان کړه نو بیا به خلکو داغه نو شړلو بل ځای به مسله بیان کړه خو تر مرګه پورې د مسلې د بیانولو نه دی رسو شوی نه وي دا فقیر سره یو بل سره دا غنو مسعود یو رضی هغه محمد ابن عبد الوهاب ته وی رحمه الله چستا سره طالبان زیاتی او ما سره فوج زیات دی محمد عبد الوهاب رحم الله تعالی تا سره فوج دی او ما سره طالبان دی نو دواړه به یو ځای شو ستا مقصد بادشاہي کول دي او زما مقصد د الله د دین خدمت کول دي دواړه به یو ځای شو او که شریک به شرکیات ختمو بادشاہت بستای او فیصله کار د شریعت په رڼا کې هغه به زما وي هغه ته ټیک ده ډیره خسته خبره ده نو دا غینا مملکت سعود هغه جوړ شو دا چې وته سعودي عرب وای دا هغه دور نه جوړ شوی او بیا دواړه یو ځای شول اوسم بادشاہت آل سعود کوي او قضاوت هغه محمد بن عبد الوهاب په اولاد کې را روان دي چې هغه به د الله د توحید او د پیغمبر د سنت او بیان کولو نورې جرم دا غنو او د شرکیات او د بدعات او جړل ایستلوا داغه خلاف جهاد کولو د بدعتيان مليان راجم شول مشرکان سوچ یو کو چې دې په سبانه بدنام کو نو محمدی کو ورته ویل نشو ځکه بیا خو نسبتو نو د پلار نوم یې عبدالوهاب نو د په خپل نوم بدنام نکو د پلار په نوم بدنام کو دا وهابي دی دا دور چې چا د توحید بیان کولو خلکو به دا وهابي دی او وهابي دا یو لوی مصیبت جوړ شو په هغه ملک او بیا را روانو داسي زمونږ ملکونو ته رالو هندستان ته او یره وی دا وهابی دی او دا وهابی دی چا به چې د توحید بیان کولو تر دې پوري چې کله علما دیوبند د توحید او سنت بیان شروع کو نو بریلیانو هغه ته دیوبندیان نه ویل بلکې هغه به دا وهابیان دي وهابي دا څه و؟ دا د محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله د هغه دور نه دا لفظ را روانو نو چا ورته دیوبندیان نه ویل هغه ته به دا وهابیان دي ولی چای به د توحید او سنت بیان کولو او د شرکیات او د بدعات رد به کولو بیا را روانو نو الله رب العالمین په ثوابای کې په پنځیر کلی کې چې القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدوي پیدا کو داغه چې علم حاصل کو په مختلفو ځایونو کې او دارنګ په دیوبند کې علم حاصل کو نو چې هغه رالو کلی تا او مسلې شروع کړه نو چې څوک به هغه سره ملګری شو نو خلکو وې دا پنځ پیری دی نو پنځ پیری لفظ د خلکو په ذهنو کې یو کانزل جوړ شول حالانکه پنجپیر دا یو وړوکی غوندې کلی دی، اوس هم شته دی په صوابۍ کې، که څوک یې تجدید کول غواړي نو ور دې شي. دا څه نوی مذهب نه و، څه نظریه نه ده، څه سوچ او فکر یا څه عقیده نه وه، خو هغه خلکو هغې له دومره رنګ ورکړو چې اوس دا د یو مذهب او د یو نظریې نوم جوړ شوی دی. نو چې څوک د توحید او سنت بیان کوي هغه په پنځپیر په سترګو نه لیدلې خلک وې دا پنځپیرې دی عوام غریبانان د دینه څه خبر دي چې پنځپیر څه شه دی او پنځپیرې څه شه دی دا یو کنزل جوړ شول دا ولې د بدعتیانو مليانو شومه او خیراتونه او استاتونه بند شول هیڅ نشته نور جرم د پنځپیرانو صرف دا دی چې هغه اصل دین خلکو ته وخدلو او هغه کم چې د دین په جامه کې بی دینی و د ځان نه بدعات او رسمونه رواجونه خلکو جوړ کړیو عوام ته په ګوت کړل چې ګوره دا تاسو مالونه وایي او په غلطه طریقې وایي نو په هر دور کې دا د بدعتيانو د مشرکانو دا عادتي اوسم د پنځپیرانو مخالفت چې کوي ته داغه بنیاد وګوره یا به تعلق د بدعتيانو سره او یا به د مشرکانو سره داغه جرم بنور سنی او صرف دای چې د توحید او سنت بیان کوي نو په دې باندې هغه بدلږي نو په مختلفو پراپګانډوي بدنام کی پخوا یو سوی اوس نن سبا بل سوی پخوا مليانو ته موقع یره وای زیارت نه منی او کرامت نه منی اولیاء نه منی دعا نه منی خیرات عوام وای چې دا نه منی دا ټول کافر دي هغه باران سره خبرو عوام ته جرم نشته جرم ټول مولا ته دی هغه مولا چې خلک راوغړي د الله د دین لپاره او د لګیا شي د حق پرستو خلاف پروپاګاندا شروع کی نو بخوای دا کولې نه چې هغه ختم شي او مت پته ولګي دا اوس نور پروپاګاندا شروع کړي نو کله وي د قبر عذاب نه مني کله وي منکرین حدیث دي او کله وي حیات الانبیاء نه مني کله وي سوال موتا نه مني یو پراپګاندا نه سړی جواب وکي خو بهرحال دا فیصله په دنیا کې نه کیږي دا په قیامت کې دا فیصله کیږي چې د قران او سنت خادمان سوګو او د قران او سنت بنوم باندې خوراکیان سوګو ایبا مولا ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او سوچ ځان سپاری په الله دا الله کافی دی لرا ان الله بالغ امره یقینا الله رسون کې خپل کار لرا تر دې پوري زمونږه شیخ القران د پنځپیر به دا فرمایل ته خوای چې یاره بس دایته صرف خپل ځان صحیح کاری نو ته لږ وګوره د شیخ القرآن تاریخ، د پنجپیر شیخ القرآن به یو شعر ویلو په تبدیلې سره، هغه به فرمایل، نیست د حجت هیچ قول پنجپیر، قول احمد فعل احمد را بګیر. هغه به دا خپلو شاګردانو له تربیت ورکولو چې د پنجپیر قول دلیل نه دی، دا خو به هغه ویلو د احمد قول یعنی د نبی علیہ السلام او دا هغه فعل دا هغه کار دارا ونیسا یعنی تب په دلیل کې خپل استاد نه پیش کی ها په تایید کې پیش کول شي او اصل دلیل ستا قران او سنت دی دا وای فرمایل واللائي لم يحضن او هغه زنانه چې دا یې د سره ناراضي اولاد الاحمال او خوندان د حمل نیټه دا غي دا چې کې دي حمل لرا یو خزه دا هغه له طلاق ملاو شو خاوند له طلاق ورکو او بچې بګیړه دي چې بچې پیدا شي بازارې عدت ختم شو ا بیا د خاون نه ختم شو هغه بیا بل خاون سره نکاح کولې شي او مې يتق الله سوچ ویریږي د الله نه یجعل له من امره یسرا او بغردی دلاره د کار د دن آسان دیا ذالک امر الله دا فیصله د الله ده فین ارزان لکم کچر پید ورکی دا بچو لستاسو دا پارا نو ورکی دی لرا دا لکم زکوی چې د بچی نسبت پلار ته کیږي فاتو نو جورون ورکی دی لرا مارون داغی واتمرو بینکم مشورو کئی پمینستاسو کی وین دا سرتون کچره او ان تاسرتم او کچره سختیو ک تاسو په دی باندې فزتور دی ول اخرى نو زردا چې په باور کې دی لبلا لیون فیق ذو ساعت من ساعت خرچه دیو کی خاوند مالدارې د خپل مالدارې دا ومن قدر علی رزقه او بچا باندې چې تنګی را الله د رزق دده فلیون فیق مما تا الله نو خرج کی داینا چې ورکړي الله دلرا او په دې کې اسباب د مقاصدو ډېر د کل والونه نه فرمانی کړه د حکم درب د دینا او د پیغمبران نه حساب ورته کو حساب ساخت او عذابنا عذاب النکرا او عذاب ورکو عذاب ناشنا فذاقت وبال امرها وی سکل انجام نه خپل کار اسباد قیامت او دې انجام نه کار دې تاوان عاد الله لهم عذابا شدیدا تیار کړی دی لرا عذاب سخت الله فتقوا الله یا اولی الالباب او یریګی د الله نه عقل مندو الذين امنوا قد انزل الله عليكم ذکرا هغه سان چې ایمان وروړي پتا کی سره را لګل الله تاسو ته ذکر صداقت الكتاب رسول یتلو علیکم اوس بیا اثبات رسالت پیغمبر چې لولي په تاسو باندې آیتونه د الله واضح دې لپاره چې را بسیا کسان چې ایمان لري عمل کړي نیک د تیارونه رڼا ته او سوچ ایمان لري په الله عمل کوي نیک د نو کې دل جنتونو ته چې بهږي والا نه دونو دا وینه ولې همیشه به په دې کې همیشه قد حسن الله له رزقا پتا کی زرا کې ذکر الله دلاره ذکر الله الذي بیا اثبات توحید الله غذات خلق سوا سماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه ومن الارض مثلهن بزمکه نه بشان دی باندې یتنزل الامر بینهن را لګي فیصله بمیند دی کې دې لپاره چې په شي یقینا الله دې بارې شي قدرت والا او یقینا الله دې هاته کړې بارې شي باندې د علم سورۃ دویسو اوله حصہ کې ترغیب او jihad او انفاق دا او دویمه حصہ کې بیان د مقاصد اربعو سورہ تحریم مدنی سورۃ دې یوصل و نمبر دې په نزول کې په د حجرات نه او شپږ شپیتم دی په ترتیب کې په سوره طلاق نه ارګل چې مخکې یو لسمات کې ویلو چې د تیارو نه رڼا تم راو باسي نو دې صورت کې هغه رڼا ذکر کوي د قران دا صورت تنویر دی په ما سبقا او آخری دا صورتونه نه دی چې پای کې ترغیب او جهاد طرف ته د سوره محمد نه هغه سورتونه شروع شیو دا اوله سورت تنویر ده په ما سبقه روشنی اچي آخري ده دای سورتونو نه چې پاره کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی سورت کی واقعي طرف ته اشاره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله به د بیبي زینب کور ته لاړو نو دا هغه کړه به د غبین لسیس کلا دا هر یو بیبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا ډیر وا یو ورځ امهات المؤمنین خپل میاس کې صلاح وکړه بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ او افسا رضی اللہ تعالی عنہ آغی مشوره وکړه چې نبی علیہ السلام راشي نو مونږ به نبی علیہ السلام ته بوایو چې ستاد خلینا د مغافیر بوی راځي مغافیر دا یو قسم غیا دا چې مچې وخوري نو داغه مچې د غبینو بیا داغه نه د غبین بوی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رالو نو ار یوه دا خبره وته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم حفصه رضی الله تعالی عنها ته وی چې قسم دی زب بیا د غبینو لسی نسکم او دا نه چې ګنی د امهات المؤمنین یو بل تبغزو نه بغز نو خوار یوې دا غختل چې ما سره ډیر وخت تیر کی مینا د نبی علی السلام سره نو آی چې دا وی نبی علیہ السلام ته بل چاته بنوي دا خبره می تا ته وکړه خو بل چاته بنوي هغه فورن بی بی عائشہ رضی الله عنها ته وی ال تعالی رب العالمین نبی علیہ السلام ته وایو کړه چې ستا خبره وایرل شوه ده هغه بیا شي ته شوی دا الله رب العالمین آیاتونه راولېګل چې تر بیبیانو مرزي لټه حکم شي چې الله روا کړی هغه په ځان بندو ما دا صورت الله رب العالمین نازل کو پاتې دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی افسر رضی اللہ عنہ خبره پټه وکړه چې ته به زما دا خبره بل چاته نه کی د دینه مراد هغه خبره وا کوم چې ما ذکر کړه چې زبن نه پس دل غبینو لسی نس کم بعض قمقل دی او په دې ځای کې لګیا شي یروي دا پټه خبره دا وا افسر دی لا ته وی چې ستا پلار عمر بن الخطاب او زمانه رستو خلیفہ دا دروغ دي دا خبره نبی علیہ السلام بالکل نه دا کړی اصل خبره ما غوا کم چې ما ذکر کړه چې زبا د غبینو لسی نس کم الله یا تون راولېګل دې نه سو خبره معلومه شوې یو دا چې د جماعت امیر او مشر اغا یو کس تا د راز خبره کولې شي استاد مختلف شاګردان دي یو شاګرد ته د راز خبره کولې شي دا نه چې هغه د راز خبرو کی او د فورن پراپګاندا شروع کی یره دې ته کوله ماته ولونه کا لکه هغه پویږي امیر دې جماعت استاد دې چاله به کوي چاله به نه کوي دویم دا امهات المؤمنین هر یو د نبی علی السلام سره مینا ډیره زیاته و هر یوې دا غختل چې ما سره ډیر پاتې شي او دریم دا چې نبی علیہ الصلات والسلام عالم الغیب نو که عالم الغیب وې نو هغه ته ویلو چې دا تاسو چلول جوړ کړی دا تاسو مشوره کړی دا چې ما د زینم نه بیلول غواړي په ټیم کې او نبی علیہ السلام زبا بیا نسکم عالم الغیب نو کنا عالم الغیب بنو فورن ورته ویل پکارو پاتې دا چې دلته الله لما تحرمو نو تحریم د محل الله خو کفر دی پیغمبر څنګه دا کول اصل کې مراد د دینه تحریم لغوي دی څه مراد دی تحریم لغوي مطلب دا چې بندول مراد دي هغه شرعي تحریم مراد نه دی چې ګني حرام یو ګڼل خو نه وای بس نه بس کم بند کړل په ځان باندې خو د پیغمبر د شان دا مناسب نو نو ځکه الله رب العالمین دا آیاتونه راولېګل یا ایو النبی لم تحرم ما الله لك و پیغمبره ولې باندې هغه څه چې الله روا کړی تا لرا ته لټې رضا د بیبیانو ستا الله بخون کې مهربان دی قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم پتا کی زرا الله مقرر کړی تاسو لرا عرف بعضون خودنه وکړه بعضی خبره وارزان بعضن مخواړو د بعضونه فلما نبا بی کله چې خبر ورکو باندې سره قالت نبی علیہ السلام ته ښا تا ته خو ما ویلو چې بل چاته بنوي تا ولې عائشه ته وی زماره خبره دی بل چاته ولې وکړه قالت من انبا کازا افسر جلاوت وی تا ته چا خبر ورکړي چې ما حال ویلې نبی علیہ السلام ته وی قال نبانی العلیم الخبیر وی مال خبر را کړې په یو خبردار ذات زه الله خبر کړې ما ان تتوبا الی الله کچر تاسو دواړه توبه وباسه الله ته وقد زغت قلوبكما نو تاکي سره بایل شوی دي زونه تاسو دواړو محبت د نبی عليه السلام ته او یا توبه ته مطلب دا چې توبه تم زړه مایل شونه توبه وباسي وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ او کچره تاسو امداد کوي د په خلاف د پیغمبر یقینا الله معاون د دې او جبرئیل السلام نه کان مؤمنان او ملائک رسو د دې د امدادیان اسا ربو ان تلک ګنا نږدې د رب دغه طلاق در کی تاسو ته چې بدل کرا ولی بیبیانه خیر من ګنا غرس تاسو نه نو د امهات المؤمنین غره بی بیان خوشتنا په امت کې څنګه وي غره بی بیانې اسانه خبره ده کنه تاسو له طلاق درګینو تاسو به پیغمبر ځای ازدواج نه وځي بیا به څوک دا نه وایي چې دا امهات المؤمنین دي نو چې نور راشي نو هغه به امهات المؤمنین هغه به تاسو نه غوړه شي کنه ولی امهات المؤمنین ته که غورواله ملا شو د سو جنا د پیغمبر د وجنا نو چې د پیغمبر له ازدواج نه اوته خبره ختمه بس غورواله ختم شو زکه وی خیر من کنا مسلمات مؤمنات یا ایو الذین کفروا وکافروا لا تعتذروا اليوم عذرنا ما پیش کوي نن ورځې یقینا تاسو له بدل ور کول شي چې تاسو عمل کول دنیا کې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان تتو ان توبو اتوبو الی الله توبه نسوا توبه واسه دی الله تا توبه نسوا یعنی په اخلاص پښتانه وای د نسوها توبه پی وباسه نسوها څه دی یاره وای نسوها یو سړی و نه سړی نه مراد ته نه اخلاص دی چې په اخلاص سره توبه وباسه اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم نږدې رب تاسو چې لرګي تاسو نه مصیبتونه تاسو او د نګی تاسو لرا جنتونو ته چې بهږي به لاندې دونو داین اولی پاغ ورځ چې رسوا بنه کې الله پیغمبر او کسان چې ایمان وروړي د سره نورو می صاحبین ایدیم رنا د دی منډه بوې مخکې د دینا ورسو د دینا یو ذکر کوي او بل په قیاس کی ومأواهم جهنم او ځای د دی جهنم دی وبئس المصير او بځای د ورتلو دا جهنم ضرب الله مثلا للذین ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط بیان کړی دی الله رب العالمین ای کسانو لار چې کفر کړی دی خزی د نوح علیہ السلام مثال او د خزی د لوط علیہ السلام کانتا تا تا دین من بارنا او دا دوانا لانی د بندگانو زمگا نیکانونا فخانتا او مانو خیانت او گدوارو سرا نو وعده ونکړه دواړو لره د عذاب د الله نه څه شي ویلې شو د نشي دواړه النار اورتا ما داخلین سره د ننوتون ګنا ګره د پیغمبر بی بیانی ني او چې د پیغمبر تابعدار نه وي لاړ جانم ته تبا برباد شي دا دې څوک نه وای چې زه خو سید ما او زه د پیر بابا نه سیما او زه د فلانی بابا په باباګانو باندې نه خلاصيږي کله هر چا نو سي کله مولا زوی او کله پیر زوی او چې خپل عمل له صحیح نه وي زما مهربان چې عقیده صحیح نه ده د بل په عمل باندې نه خلاصيږي وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون او بیان کړی دی الله مثال آی کسانو لا چې ایمان وروړي د خلید فرعون حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها چاغه فرعون خزوا او ډیر نیکه او پرهیزګار خزوا ادا نو علیہ الصلوۃ والسلام ګره خپل بچی کنعان نشي بچ کولی ښځه نشي بچ کولی لوط علیه السلام خپل ښځه نشي بچ کولی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره ابو طالب نبی علیہ السلام سره څومره مینه وا او سوره امداد کړو او نبی علیہ السلام ور سره سوره مینا کولا او چونګې د پیغمبر تابعدار نو نو خلاص نه کړې شو اذ قالت رب ابن لي کله چې وی هغه رب زما جوړ کې مال را تاسو سره کور په جنت کې او خلاص کې مال فرعون دا غد عملنا او خلاص کې مان د قوم ظالمانو نه ګور د ظالم بادشاہ او د کافر خزدا او دیندار ده مسلمان ده الله ول جنت ورکو ومریم ابنت عمران التي حسنت فرجا او مریم لور د عمران اغا چې هغه بچ ساتل خپل شرمګاه لره نم د بګوالو پای کې د حکم زمونږ نه وصدق بکلمات ربها تصدیق کړو با کام درب د دې باندې او کتابونو د الله وکانت من القانتين ودا جزي کون کو نه الله تا سورت کې تنویر په ما سبقا آخری د آیت صورتونو نو چې پای کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی سوره ملک مکی سورته ده واو یایم نه په نزول کې په د سوره تور نه وش په تم په ترتیب کې په د تحریم نه هر کله چې مګي ترغیب ول انفاق نو دې سورته کې مسله برکت ذکر کړي چې دا الله په لار کې ولګوا چې الله دې له برکت واچي دیو جنې ورپسې وروړو داوله صورت را نبی شرف البرکت او رد یو لسمه کوي په یو لسو دلایل سره خلک وای دا یو لسمه ځوان دی او داغه په نوم باندې وختانو په خوا یو لسمه ځوان په نوم باندې یو لسمه ورکولا زمونږه استاد محترم فرمایل وشي القرآن رحم الله فرمایل چې پنجاب کې یو سړی سره مرګره شوما غلام احمد نومو او په ګاما باندې مشهورو ګجرو میخ ډېر زیاتې وي ا وې ما ور سره ملګرتیا شو نو هغه په پیر اورل او ما به ول چای په خولې د شیخ القران دا عادت چې هغه به یو پیاله چیس کله خو مزیدار چي نو وی په بیرول او ما بوله چای په خکړه دواړه یو ځای اوسېدو ما به سبق ویلو هغه ګجرو خپل میخه به سنبالولې وخت تیرې دو تیرې دو یو ورځ ما ته وی چې ګاما تو 11 دیسی ګامه ته به یو لسم ورکې هغه ها ودسی بیا به مرکو ما ما ته وی چې اور چھوڑ دیتی دې دې ځلې پرېدا وای ما ته وی چې ولې پرېدم بیا خو زما میخه مړې کی وای ما الله یې ذمہوار دی نه بمړې کی خدا یو لسمه مور کوا بیا هغه وی ګوره زما د غریبۍ میخي دي او بیا به زه نقصان وکم ایمای مور کوي ټیک ده یو لسمه یې ورنکړه خلکو کې مشهوره شو چې ګاما هغه یو لسمه ورنکړه او د دوه میخې مړې کی یو ورځ زه سبق لروانم کتابونه می ترخ کیو چې می کتن خلکو منډه والے ویمای څه چل لې په خلکو وی چې دا غلام احمد د ګاما میخې مړې کی او ټوبونه شروع کړی دي ویزر واپس هم دیره تا کتابونه می دیره کې کې خولو او ورمنډه وکړل چې ورغلم خلکو چې جوړ کړي او وابي مرګره راغلو غوابي ملګره رالو دی خو آسان کار دی بس دا وابی دی او دا پنځپیره دی بدنامي د پاره الو یو وابی مرګره رالو وای چې ورغلم ولا محمد گاوا ما ته وای تا ته مانو ویلی چې زه یو لسم اور نه کوم زما می خمړې کی وای ما ته وی چې بالټې شتا هغه بالټې سلا یمه هو دوګه بالټې روړه هغه ځان سلا ما چې پاتې ولوشو یا وې زما میخه مړې کیږي او ته پاتې لو شو یما ته چې ته خو بالټه روړه نور زما کار دی ویا هوا کی زما غا پنجدار سپلې وي دا ربر نه جوړ شي هغه سخت کلکی یا هغه سپلې مې راويستا او خلق دنیا خلق تاو راتاو دی غیر چا پیرا او زمیاس کې دیمه خو سره ما وې څپلۍ مې ویسته او ما وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا بالله غب میخه لبه می غب ورکو هغه به نیغه پاسه ده او بدرې ده وی غلام احمد چې راوته بالټې وروړو خلک ګوري ما ته چې اوسې لشه وی هغه لګیا شو لشل بیا مې بلې میخه ته دغه شان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا بالله غف بلې میخه ته داغه پاسه دا او بیا هغه له خوان ورکو او دا خلک هم ګوري وکړه چې ټوله میخه په ځای ودرې دي بیا مې حالت تقریر وکړو هی ما وته وی چې ګورا دا اصل کې شیطان دی پیریان دي راغلي دي په دې میخو کې ور دننه شوي دي او دا ټوپونه وهي د دې لپاره چې تاسو ګمراه کړي ستاسو عقیده گمراه کړی دا کچره یو لسم ورنه کړه لوی ځوان په نیم باندې نو تاسو به میخه مړ کیږي دا د دې لپاره کوي خلک ټول موحدین شول په هغه یو تقریر باندې وی بیا به خلکو بچی راړل چې الله شاه جی راغله او شاه جی راغله ما ته چې زه شاه جی نه مزه مخې جیم پنجاب کې آسان کار دی بس شاه جی دی او فلانه جی دی نو برکت چې اونګه یو الله دی عورت د یو لسمې کوي په یو لسو دلایل سره قران یو تبارک الذی بیده الملک برکت چون کې دی هغه ذات چې لاس کې اختیار لفظي معنی رستو کوم دویم دلیل وهو علی کل شیء قدیر برکت چون کې دی هغه ذات چې بهر سي قدرت دی دریم دلیل الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا برکت چون کې دی هغه ذات چې مالک د نفع او نقصان دی سلورم دلیل درې مات کې الذي خلق سبع سماوات طباقا برکت چون کې دی هغه ذات چې اسمانونه پیدا کړی او بند پاسه پنځم دلیل آیت نمبر 5 ولقد زینا سما دنیا بمصابیح وجعلنا رجوما للشیاطین برکت چون کې دی هغه ذات چې اسمانونه خسته خسته پیدا کړی شپږم دلیل رستو آیت نمبر 13 دیار لسم کې واسروا قولكم او جروا به انه علیم بذات الصدور برکت چونګي هغه ذات برکت چونګي هغه ذات چې ستا په پټو کار باندې پوهه دی اوم دلیل او دو یولسم دلیل اخیری آیت کی آیت نمبر تیس اولا رایتو من از باما گم غورا ومن یاتی گم بما امائین برکت چون کی دیا غزات چې د زمکه لاندې یخ یخ وب پیدا کړی دي خوږی وب پیدا کړی دي هغه ذات برکت چي نو صورت کې نبی د شرف البرکت کوي او رد یو لسمه کوي په یو لس دلایل سره ادارنګي د دې صورت نه تر صورت الجن پورې په دې شپږو صورتونو کې یو مضمون بیایي هغه مضمون نبی د شرک اعتقادي او د فعلی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وچود کېدو نو هر شپه نبی علیہ السلام با سوره ملک او سوره الافلام سجده لوستلو صرف د درویشتم بشپه باندې نه لوستلی دي زمو خلک د درویشتم بشپه باندې سوره ملک ولولي تبارک الذی و اوایا او د دې ډېر دا سره ان ته وته ملي کیدل ته دا که بوته مخه دي اسران که بوته ور سره وي دا اسد پارا وای دا ډېر برکتی دی دا نبی عليه السلام صرف د درويشتم په شپه باندې نه ویلي هر شپه نبی عليه السلام ویلو هر شپه تبارک الذی سورت او سره الف لام سجده کوم چې یوشتمه سپاره کې ذکر شو دا ولې دا ځکه چې عذاب په دوه قسم دی یو دی عذاب اصغر د قبر عذاب او دویم دی عذاب اکبر د قیامت نه رسو عذاب نو شرک هم په دوه قسم دی یو دی شرک اصغر چې هغه ته ویل کېږي شرک فعلی دویم دی شرک اکبر چې هغه ته ویل کېږي شرک اعتقادي او مخکې ما اصول د قران کې تفصیلا د یو یو بیان کړو نو ا دا نبی علیہ السلام دا دو سورتونه ولول ځکه په یو کې رد شرک اعتقادي دی او بل کې رد شرک فعلی دی نو اشاره دی دا د نبی علیہ السلام غرض داو چې زه کله که چېرې په دې خوب کې ما له مرګ راشي نو چې ما په آخري وخت کې هم رد شرک کړی وي. دا دومره اهمه مسله ده رد شرک. یاره وایي د دې ضرورت نشته او ستاسو وایي بله مسله نشته بس دغه وایې چې دا شرک دی او دا مشرک دی او دا شرک ته له دې نه څه خبر یې؟ تا خو بس څه دې لیدلي نه دي نو د شرک د رد نه ته څه خبر یې؟ دا دومره عامه مسله وه نبی علیه السلام په آخري مرض الوفات کې ویلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله دې په يهودو نصارو لعنت وکي ځکه چې هغه د خپل پیغمبرانو د قبرونو جمعهتون جوړ کړی دي په اخیری عمر کې نبی له سلام د مر په وخت کې د شرک رات کړی دی او توا چې دا عامه مسله نه ده ولی عامه نه ده خو دا پښتنو خبره وی چرګه د مالګې په سټلو باندې سپويږي سا ستا مثال د چرګې ته توحید د بیان نه خبره او د رد شرک نه تبارک الذی بیده الملک برکت چون کې دا غزا چې په لاس داغه کې د اختیار او هو علا کل شیء قدیر او دا الله دې بار شی باندې قدرت والا او هو علا کل شیء قدیر او دا الله رب العالمین دې بار شی باندې قدرت والا مخکې ما ذکر کړیو چې برکت څه ته وایي الاعطاء والنماء مع الخير مدارک ذکر کوي ورکړه او زیاتواله سره د خیر نه دارنګ یاوي هي کلمه تعظیم لا ينبغي لآد الا لله تعالی دا برکت د تعظیم کلمه ده د الله نه علاوه د بل چا لپاره یې نه شی ویلی، دا به نه وایې چې زما په مال کې فلانی بابا برکت واچولو، نه برکت اچونکی یو الله دی، وهو علی کل شیء قدیر، دا الله دی په هر څه باندې قدرت والا، الذی خلق الموت والحیات، هغه ذات چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند، لیبلوکم ایکم احسن عملا. دې لپاره چې امتحان وکړي په تاسو چې کوم یو تاسو نه خسته عمل کوي احسن عمل وي اکثر عمل نه وي اشاره دې ته چې لږ عمل دي خو چې په طریقې سنت باندې خسته عملي وهو العزيز الغفور او دا الله دې بخون کې مهربان الذي خلق سبع سماوات اغذات هغه چې پیدا کړی دی او اسمانونه طباقا یو د بل پاسا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت تبا اونوینه په پیدائش در رحمان ذات کې څه فرق ورجل بصر او ګرځو نظر آیا ته وینې څه چودونه سمر جیل بسرا کرتینی بیا ګرځو نظر بار بار ینقلب الیک البصر خاسئا دا عرب یو شاعر وای بنا لکم بلا مدین سواو بنا لکم بلا مدین سماو وزینا فما فیها بطورو تاسو له بستر اسمان پیدا کړی دی او سمره خسته پیدا کړی چې پای کې چودونه نشتا وجعلنا رجوما للشياطين ګرځول موږي شړونګي شیطانانو لا اکثر شیطانان چې برخیږي نو الله رب العالمین یو شغل راوالي هغه پسې گزار کی اعتدنا لهم عذاب السعير دا د شپې اکثر چې ګوره دا شغل رواني تیزه سره دا شیطانان برخیږي الله رب العالمین ورپسې دا گزار کی تیار کړي مونږ دی لرا عذاب سزاون کې وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم آی کسان الله سالهم خزنتها نو سوال بکی داغی نه دروان شان داغی علم یادکم نذیر ایا نو راغلی تاسو ته يرون کې سو پیغمبر سو عالم نو راغلی چې تا د قران بیان کړو او ته د الله د عذاب نه رولې قالوا بلا قد جاءنا نذير دوی وای او ان انتم الا فی ضلال کبیر یا قول د ملائکه ده ملائک به خلق ته وای نو تاسو مگر په گمراهی لوی کې یا قول د کافر دی چې کافر به په دنیا کې دی اکبر اسو تویل نه تاسو مگر په گمراهی لوی کې وقالو لو كنا نسمع ناقلا اوس علت ذکر کوي الله رب العالمین دراتلو د جهنم مشرک کله چې جهنم ته لاړ شي نو دیو بیا ارمان کوي خو هغه وخت کې بیا ارمان کله فائدہ ور کوي بیا به دې ډیر ارمانونه وکي په جهنم کې کاش قران موریدلې وي نو نن به ولې جهنم کې پراته وو الله رب العالمین د مشرک هغه حالت ذکر کوي دارنګ دشمن د قران کله چې د جهنم ته لاړ شي الله وایي وقالو لو كنا نسمع او ناقل وای په دې آی کا شخص چې مونږ اورېدلې قرآني کریم لرا اقرار به وکړي په خپلو ګناهونو باندې نو هلاکت دی جهنمیانو له الله وی دنیا کې نه منله نن به جهنم کې اقرار وکړي خو مقابله کې بشارت هم ذکر کړي هغه چاله چا چې قران منلې او قران بیان کړی الله وایي، څوک چې د رب نه یریدلي دي، دنیا کې د الله نه یریدلي دي، هغوی له بخشش ورکوي او عزتمن اجر. واسروا قولکم او اجهروا به، پټه کړئ وینا ستاسو یا ښکاره کړئ دې لره، انه علیم بذات الصدور، یقینا الله پوهېدی په رازونو د سینو باندې. الله وایي ستا د سینې په راز هم زه پوهېږم. الا یعلم من خلق خبردار ویږي الله پاغه چا باندې چې پیدا کړی دی الله مخلوق په تعویل خالقون سره دی معنی دا چې خالق د مخلوق په حال پويږي وهو اللطیف الخبیر او دا الله دې پاریک بین او خبردار ذات هغه ذات چاغه باریک سی زونه ویني او د هر څه نه خبر دی وم دلیل هو الذی جعل لكم الارض ذلولا الله هغه ذات چې ګرځولې تاسو لپاره زمکه تابعدار نرمه چې دا هغه حکم بر اسمانونو کې چلیږي ډوبګي تاسو لرز مګه کې وایزای تمور ناسا باد اسمان دوی روانو بلندای ام من تم من فی سما یرسل علیکم حسبا یا وفا من شئی تاسو داغ چانا چې بر حکم چلیږي راولېږي په تاسو باندې کاری د روجنتیا کړي وا کسانو چې مخکې د دینه وو نو سرنګو زما عذاب دیتا دا الله رب العالمین حالت ذکر کو د هغه چا چا چې دنیا کې د قران دښمنی کړي وا او مخکې هو دلایل ذکر کړل برد یو لسمه او نبی د شرف البرکت او د دې ځاینا اتم دلیل ذکر کړي چې مارغانو کې خیر او برکت چولې امدادو کی ستاسو علاوه در امان ذات نه ندی کافر مگر په گمراه کی په دوکا کی امن هذا الذي يرزقكم یا سوګ دیا کس چې رزق درګی تاسو لرا کچر بند کی الله خپل رزق بلکې دای نه نوځي په نا فرمانه او په نفرت کې اف مې يمشي مکبن لا وجي ایا هغه څوک چې رواني سرکوزه په مخ باندې هو الذی ذراکم فی الارض هو الله غذات چې تاسو پیدا کړی ای فل ارض بزمګه کې ویلی توشرون او دی الله ته جمع کړی شي تاسو او یقولون متى ذل وعد او وای دی کله به دا وعده ان کوندم صادقین کچر تاسو رښتینی ای قل انما العلم عند الله ويا یقینا علم د الله سره دی او یقینا زما علم کې ښکارا فلما راو ذل فتن سیدو جو الذين كفروا کله چولی دو دې لرا نږدې نو بدل شو مخونه کافرو وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ویل شو دا چې تاسو هغه غوښتو په دنیا کې نبی تصرف د نبی علیہ السلام نه قول رایت من حلکنی اللہ و من مئیا و پیغمبر خبر را کئی کچر علاقی مال را اللہ او سوچ ما سر دی یارام کی بمنگ بانے ومن یجیر الكافرین من عذاب علیم نو سوک با پناور کی کافر لرا دا عذاب دردناکنا قل هو الرحمن و امن نبی وای پیغمبره دغه رحمان ذات موږ ایمان وروړو په دبانی او په دبانی ځان سپارو پس تعلمون من هو فی ظلال مبین زردا چې په شی تاسو سوګ دې په گمراه ښکار کې قل رایتم من اسبا ماءکم غورا وا پیغمبر خبر را کوي کچر وګرځي وبس تاسو جواره نو څوک براکنو کی تاسو لرا په وبو چینه دارو صورت کې نفي د شرف البرکت وا او رد یو لسمه کولو په یو لس دلایل سره سوره قلم مکی سوره ده دویم نمبر ده په نزول کې په سوره علق نه دا اول سورتونو نه ده اول سوره علق نازل شوه او دا دویم نمبر نازل شوه باقی صورت کې رد شرک فعلی وو نو دې صورت کې ترغیب دې بیان د دې مسلې داوله صورت ترغیب په تبلیغ او تخویف دې زجر دې هغه چاله چې په مسله توحید کې مداهنت کوي سستیا کوي اول کې ذکر د قلم دې نون والقلم وما یسترون شاید قلم او چې لیکل کوي د دې قلم معنی اتبیان کې علامه ابن قیم غړي معنی کوي او واو په معنی د شاهد سره یو معنی دا چې گواهی هغه قلم د تاریخ مطلب دا چې تاریخ کې وتا ته لیونه نشویلې دویم د قلم نه مراد قلم د باچانو د باچانو په مجلس کې به تا ته لیونه نشي ویلې دریم د قلم نه مراد قلم د لوی محفوظ پای کې تا ته لیونه نشي ویلې دریم، د قلم نه مراد قلم د تقدیر. په تقدیر کې ته لیونی نشي ګڼلې. دارنګه د قلم نه مراد قلم د حکیمانو د ډاکټرانو چې ډاکټرانو حکیمان تا ته لیونه نه وایي د قلم نه مراد قلم د قضاتو د فقهاو چې په تاول لیونی فیصله ونکي دارنګ د قلم نه مراد قلم د منشیانو چې هغه به تا ته لیونی نه وي ګڼې معنی دي وما یسرون هغه چې دی لیکل کوي جمع رونا زکا جنسو بان دبنیمت ربک بمجنون نیتا بنیمت درستا بانی لیونی وانک لعلی خلق وان لک لاجرا غیر ممنون یقینا تعالی د اجر نه ختمې دونکي او یقینا ته باخلاق او چت باندې خلق عظیم ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها تاسو شو چې د نبی علیہ السلام اخلاق سو یې فرمایل کان خلق القرآن د پیغمبر اخلاق که ګوره قران لولا بس په خپل ودرته ملاو شي بس اتوب سرو ایم سیرون زردا چې وبوینه د دې انجام او دوی بوینه خپل انجام بیایکم المفتون یعنی بیای فرقت منکم المفتون پکم یو ډله کې تاسو نه لیوان ته دی ان ربک هو علم بمن ضل عن سبیلی یقینا رب ستا ښه پوی دی په هغه چا باندې چې ګمراهي د لارې د الله نه وهو عالم بالمعتدين او دا الله خپوی دی په هدایت مندون کو باندې فلا تطع المكذبين اوس الله رب العالمین رټنه ور کوي هغه چاله چا تا ته وای مسله توحید کې نرمي کوا مړه وای دا مسله م بیانوا دا ډېره سخته مسلې دي دا موه چې باباګان څه نشي کولای دا موه چې زیارتونه اولیاء پیران ملنګان څه نشي کولای دا مسله م بیانوا نو چې دا تا ته وای چې دا م بیانوا الله دا صفاتونه بیانې او ګورم دا د اول صورتونو نه دی اول اول وخت دی سمره سخت الفاظ الله وی پښتانه وی وی د نر بچی جړه په زنګو کې معلومی دا الله پاک خی چې دا پیغمبر دا داسې نرم نازک نه دی دی بس سخت مسلې بیانې ولا تو دل مکذبین شمرا تابیداری ما کوا د درو جنو یو المکذبین بعد ذالک زنیم پس د دې نوی زنیم لسم زنیم زنیم چاته وای یو سالک وای زنیم لیس یعرف من ابو بغی الام بغی الام ذو الحسب اللئیم وای زنیم هغه چاته وای چې د پلار پته نه لګي حرامي وي او مور کنجروی او د بد نسب والی سمطلب الله پاک وای دا نمبر 10 کې دی او تلم بعد ذالک زنیم بد زبانا پس د دینه نمبر 10 حرامي وی دا نمبر 10 حرامي دی چې دا تا ته وایي مړه ګوزاره کوه دا مسئلې مه بیانوه موږ له هم دا مسئلې راځي خو نه بیانوو پوه شه چې دا نمبر د سراوي دی ان کان زمال و بنین دیو جنا چو خاوند مالو د زامنو اذا تدلا علی آیاتنا کل چی لستی شی بدبانی زمگا آیاتنا دیو ایدا کسی دا پخوانو دی سنسم هو علی الخردوم زردا چې داغ بور کم دلرا بشوندو یقینا موږ امتحان کړو په دی باندې څنګه چې موږ امتحان کړو په باغ والو باندې اذا سمو لسرمنا مزبین کله چې په خواله او په قسم باندې چې کټ کای باندې لره بوغ د سما کې ولا یستسنون خلق وای ان شاء الله نه نو په دی باندې هلاکت رالو لیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه ان شاء الله مستحب دی او په ترک د مستحب باندې عذاب نشته اصل خبره دا ده لا یستسنون معنا نه جدا کولو الله د الہی باطلونه یعنی استثناء د الله نه کوله د غیر الله نه شرک کولو فتاف علی طائف من رب من ربک نوراغه بدی بانی طائف من ربک عذاب دبرنا د طرفه درستا طائف الامر الذي ياتي بالليل هغه کار چې هغه د شپې راځي ان اغدو علی ارسکم چې سبا کې په خپل فصل باندې کچره تاسو کټ کوونکی روان شلو دی په دې خبره کوله الله يدخلن اليوم عليكم مسكين دیو جنا چې داخل ونشي دی لرا نن دې پتا سبانی مسکین وغدو علی حرد قادرین او دای سبا کړو په منع کولو د مسکین باندې قدرت لرونکي په دې باندې یاد ویمه معنا وغدوا على حرزن او دای سبا کړو غوسه کوونکی قادرین قدرت لرونکي په دې باندې فلما روها قالوا انا لضالون کله چولی دا باغ دوی یقینا مونږه مونږه هو ایران او پریشان یو چاغه با کم ځای دی خو الله پاک ختم کړو کنه فلما بل نان محرومون بلکې موږ یو محرومه غیر چا پرې چې اثرات وکتل چې ځای خو ماغه دی خو باغ نشتا یره موږ محروم شو اقبل بعض ملا بعض یتلامون رامکی بشی بعض د دینه په بعض باندې یا یو بل ملامت کوي دوی هاي افسوس دې موږ لرا یقینا دې موږ سرکشا اسا ربنا یبدلنا خیرا منا نږدې دې رب زمونږه چې بدل کرا او موږ غره دا غینا موږ رب لره واپس کیدونکي ابا نجعل المسلمین کل مجرمین ایا منگا گردو مسلمانان پشان دا مجرمانو ما لکم کیف تاکمون سری تاسو لرا سنگ فیصلی کوئی یا تاسو دا کتاب دی چپای کی درس کوئی تاسو ان لکم فی لما تخیرون یقینا تاسو دی پای کی اغا چی تاسو غواری یوم یکشف عن ساقین پاغ ورځ چې لره بکړې شي د پندای نه کنایه د تیزې د منډې نه کله چې سړی منډه وای نو داسې دا پنسر او چتی کی او پندای ښکار کی ويدعون الى سجود را بلل بشي په طرف د سجدي باندې فلا يستطيعون نو دوی به طاقت نه لري د دې فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث پرېږده ما لره څوک چې دروژنتیا کوي په دې بیان زردا چې په مزه مزه به ونی سم دی لره د هغه ځای نه چې نه به پوهېږي وهم لی لهم ان کیدی متین او مهلت ورکوم دی ته یقینا تدبیر زما مضبوط دی ای غواړې د دې نه اجر نو دوی دې د بوج نه درانه کړی شي ام عندهم الغیب یا د دې سره علم د غیب دی وهم یکتبون نو دی لکی هغه لرا صبر کوا فیصله دربستا تامکی کا پشان د مئی والا یونس علی السلام اذ نادا وهو مکذوم کله چې عاجزیو ک الله تا او دیو ډک د غم نه لولا ان تدارکو نعمت من ربی فاجتبا ربو نو وای خود رب ددانو می ګرځول د نیکانو نه او یقینا نږدې دي هغه سان چې کفر کړي چې وی رہی تارا پسترګو دې باندې کله چې دی اوري قران ويقولون انه لمجنون او دوی یقینا دا لیونه نه دا مګ نصیحت د پاره د مخلوقاتو صورت کې تسلیو نبی رسول الله ته او ترغیب په تبلیغ زجر ورکول هغه چاله چې په مسله توحید کې مداهنت کوي سوره احکام کی صورت ده آتا یایم دی په نزول کې پس د سوره ملک نه یو کما یایم په ترتیب کې پس د قلم نه مکی صورت کې بیان د قیامت او دې صورت کې حالت د قیامت ذکر کوي دیو جنې ورپسې راوړو یا مخکې صورت کې بیان د باغ والو کو چې عذاب پراغه د شرک د وجنا په دې صورت کې وایي ډېر کلو باندې عذابونه راغلي دي یو جنې ورپسې وروړو داوله صورت تخویف اخروی ذکر کړي او درې حالات قیامت یو د وقوع د قیامت ته دعا غنی دا تنی د کجورو دی زړې پراته فال ترا له من باقیا ویني ته دی لره باقی وجا فرعون ومن قبله راغ فرعون او هغه سوک چې مخکې ددنو بالخاتیا په خصلتنا کار باندې فاسو رسول ربهم نا فرمانی وکړه رسول درب دی فاخذو مغزت الرابیا ویلی ول دی لرا پنیولو سخت سرا یقینا مگا کلا چی زیاد شیو با او چتم گئی تاسو فل جاری یا بگشتای گئی دیده پارا چگر دا منگ تاسو لرا نصیحت او یاد ساتی دی لرا خوبون یاد ساتون گئی فاذا نفخ فی الصور دویم حالت شروع د قیامت کله چې بوګواله شي په لای کې نفخه وای دا بوکیاو او ملت الارض والجبال او چتل شي زمکه غرونه فدکتا د کته وای دا نو جړ کېږي بجړ کې دوی او سره په یوم یذ وقات الواقع پدا ورځ واقع بشي واقع کېدونکې ورځ او دا ثمانیه اته ولې وایي؟ دا ځکه چې طرفونه څلور دي، مشرق، مغرب، شمال، جنوب او ګوټونه څلور دي، نو څلور او څلور اته، مراد ترنه بې شمېره دي. یومئذ تعرضون په دغه ورځ تاسو به پېښ کولی شئ، لا تخفی منکم خافیه، نه به پټېږي تاسو نه عمل پټېدونکی. اوس تقسیم د خلکو دوو ډلو ته. زما دا ګمان و چې زه به مخامخ کېږم د خپل حساب سره فهو فی عیشة راضیه نو دا به په ژوند خوشاله کې فی جنت عالیه په جنت چتو کې به او توفها دانیه میوه دا هغه به نږدې نږدې کلو واشربو هنیه خورې اوس کوي پریمانه ډېر ډېر بما اسلفتم فی الايام الخالیه په سبب دا چې تاسو مخکې تیر کړی په ورځو تیر شو کې خالیا مازیا هغه تیر شي ورځې تا پای کې عمل کړو ځان دې کړول او دا الله د دین لپاره تکلیفونه دې برداشت کړو نن والا دا غي خوند او مزي واما من ودي کتاب او بشمالي هر چا غسوب دي چې اور کړی شي عمل نامه د بغس لاس کله وی شمالي کله ور ازاري مطلب دا چې لاس به په خېړه کې د نشوي او شا طرف ته بیاړول شوی ته د رقیبانو د شور او هوا نه مه یریږه، ولې د سپو غپار د ګدا رزق نشي کمولی، دی به لکه د سپو په شان غپیږي، کله به یو پراپیګنډه کوي، کله او بله کوي، کله به وایي منکرین حدیث دي، کله به وایي د قبر عذاب نه مني، کله به یو څه وایي، کله بل څه، او دا سبعون ولې وای دا ځکه چې د عربو دا قانونو چې کله به یو ډیر شي ذکر کولو دا او یا ځل لکه عام طور باندې عادتي زمونږه معاشره کې خلک وي لکه وي شپېته ځله مې درته وي مطلب ډیر مې درته وي لا یاکلو الا الخاطئون نبخری دی لرا مگر خطا کار فلا اقسم بما تبصرون نه داسې څنګه چې د مخلوق ګمان دی گوا کومه چې تاسو ویني هغه چې نه ویني یعنی ټول عالم انه لقول رسول کریم یقینا دا وینا د رسول عزت منده ثم لقطعنا من الوتين بیا بکټ کړو مونږه د دې رګونه د زړه فما منکم من احد انو عاجزین ان به استاسو نه یو تن د اخلاصي دونکي یقینا دا نصیحت متقیان لا او یقینا مونږ پوهیږو چې تاسو نه دروژن و انه لحسرتنا للکافرین یقینا دا افسوس دی په کافرو او یقینا دا حق یقینی فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان وا پستاینه درستا باندې چلو ذات دی صورت کې تخویب اخروی او درې حالت د قیامت حقوق د قیامت شروع د قیامت او ذکر د معاد سوره معارج مکی صورت دی یو کم اتیا هم په نزول کې پس د سورة عاقینا او یا هم په ترتیب کې هم پس د عاقینا په دې صورت کې تنویر دې په ما سبقا په مخ کې باندې روشنه چي او زجر دې منکرین د قیامت تا سال سالم بعذاب واقع یا غو سالا په معنا د غختو دا معنا دا غواړي یو غوښتونکي عذاب واقع کېدونکي نو للکافرین لام په معنا د علا سره په کافر باندې لکه سورہ انفال کې تیر شیو دو دیر شمایات کې چې ابو جال ویلو ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم الله وی کدا بیان حقی نو په مونږ باندې د برنه کاړي وروا یا درنا کذا براکا یا سال سائلون دا په معنا د سوال کول سره نو بیا بیا عذابین کې تپوس کوي یو تپوس کوونکی بیا عذابن کې با په معنا د عن سره یعنی په بار د هغه عذاب کې چې هغه واقع کی للکافرین لیس له دافع د پاره د کافرو چې نشته هغه لره د فکون کې د طرفه د الله نه ظلم عارج چاو چت مرتبه والي تعرج الملائکه والروح الیه خیجی ملائکه او جبرئیل امین هغه د پاره ورس کی چې دا اندازه د 50 زره کاله مخکې ما ویلو بعض ځایونو کې زر کاله ذکر کړي بعض کې 50 زره دا په اعتبار د بدوات او سرعت سره چې تیز لاړ شي نو په زر کالو کې به منډه وای خو به نه رسیږي او چې په دمه دمه زه پنځو زره کاله به مزلو کې خوب نه رسېږي فاصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر خستا انهم يرونه بعيدا یقینا دوینی قیامت لره نږدې لره ونرا قریبا موږ وینو قریبا نږدې یوم تکون السماء کالمهل په هغه ورځ باندې چې شي واسما اسمان په شان د قلای ویل شي وتكون الجبال كليا او شي بغرنا په شان د وړې ډنډ شي ولا يسل حميم حميما سوال باندې کوي او دوست په بار د بل دوست کې يبصرون هم ویني بیا بل یود المجرم لا يفتدي من عذاب يوم ذنب بنيه خو هغه غني مجرم وجمع فا جمع کئی خلق فاوا نو بیا خزانه کئی اغیل را ام المومنین تنبی اسلام ویلا توی فیو اللہ علیک جمع کوئی ما خزانه کوئی ما گنی اللہ بیدن خزانه کی ان الانسان خلق عدوا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی تړیا جلدی کوونکې اذا مسو الشر جزيا کله چې ورسی دتا تکلیف نو دیوی جا فریادی کوونکې او کله چې ورسی د خیر دیوی منع کوونکې مگر هغه منځ کوونکې هغه سان چې دې په منځونه مشګری کوونکې او هغه کسان چې په مالونو کې حق معلوم دی د بار د غختون کې او نه غختون کې لیکن دای ندی ملامت کړی شی پای چا چول ټوله علاوه د دینه دغه کسان دي زیاتی کوونکي هغه کسان چې امانتونه لوزل نه لیا ساتي والذین هم شهاداتهم قائمون هغه کسان چای دی په خپل گواو باندې ولاړ او هغه کسان چې په خپل منځونو حفاظت کوي اولائک فی جنات مکرمون دغه کسان په جنت کې به عزت من کړی شي اوسیا کسان له چې کفر کړي ستانه مخ کې منډه وي طرف ستانه د خي طرف نه ګس طرف نه ډلې ډلې ایا تم سادي هر یو تن ردینا چې د نو کړی شي جنت نعمت دار وتا کله ارګز داس نه انا خلقناهم مما يعلمون یقینا موږ پیدا کړی دی لرا دا غنا چې دی پويږي فلا اسم برب المشارق نه داسي څنګه د مخلوق ګمان دې زګا کوم رب د مشرقونو د مغربونو یقینا موږ قدرت لرو په دې چې بدل کې راولو غره نه دینا او نه موږ عاجزه عبادت وکړئ د الله واتقوه او د دې الله نه ویریږئ واتیون او زما تابعداري وکړئ یغفر لكم من ذنوبكم بخنه وو کی تاسو ته ګناونه تاسو او رسوب کی تاسو نه نته مقرره تا مطلب دا چې مصیبتونه بدر نه واړی ګني هغه خپله نېټه د مرګ چې کومه مقرره شوې د هغې نه خو هسې هم څوک نه رستو کېږي ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر یقینا نېټه د الله کله چې راشي لا یؤخر فلم یزیدهم دعائی الا فرارا نو زیاد نکو دی لرا زما بیان مگر تیختا کله چې ما ول دعوت ورکړ نو دای تختی دلی دی هر وخت چې زه بیان کوم نو دای تختی و انی کلما دعوتهم یقینا ما کله چې دعوت ورکړ دای تا چې بغنو کې دای تا ذکر دې خپل ګوتو لرا په وګونو دلای کې بیا یقینا ما دا درګړ دی لره کارا ثم انی اعلنت لهم بیا یقینا ما اعلان کو دیتا او پټه خبره مې وکړه دیتا پټه فقل تستغفروا ربکم ما وی بخنه غواړي درف تاسو نه یقینا دا الله دې بخون کې مهربان حضرت عمر رضی الله عنه یو سره راغی او دوی اولاد مې نکېږي بچی مې نکېږي هغه ته فرمایل استغفار وایا ډیر ډیر وایا بار بار استغفار وایا بل راغې هغه ته باران نکی هغه ته استغفار وایا بل راغې هغه ته وی مال دولت نشتا کاروبار نشتا رزق نشتا ناغه ته استغفار وایا بل راغه بل هغه ته استغفار نو چا وته وی ارسل استغفار هغه ته تاسو رینو نه لسته پسورینو کې الله وی وقد خلقکم اتوارا او تاکی سره تاسو پیدا کړی مختلف شکلونه الم ترو کیف خلق الله اوس دلایل عقلیه ایا تاسو نو ګورئ سرنګ پیدا کړی دی الله او اسمانونه لاندې باندې او ګرځول یې سپوږمې پای کې رڼا وجعل الشمس سراجا او ګرځول د نور سراجن دیوا الله ګرځولې ده تاسو لره ځمکه فرشه لتسلکو منا سبلا فجاجا دې بارا چې زیدا غینا پلارو پلانو پلانو کې قال نو رب انما سوني او نو علی السلام یقینا دینا فرمانی کړی دا زما رب زما وتبو ملم یزید مالو او تابعدار یو کړه دا چا چې نه زیاتې د مال د اولاد د مگر تاوان ومکرو مکرن کبارا او دای تدبیرونه او کل تدبیرونه بدا لوی لوی تر دې پورې تبری تاریخ کې ذکر کړي و یو مالدار سړی بوډا سړی و کله چې مړ کېدو نو زامن ته یې مالک پاسوي چې پاسولو نو عليه السلام داسې مخامخ نو علیہ السلام وی زما خیال داو چې دی به زامنو ته وی چې ما ظلم کړی دی خود دې سړي خبره ومني نو چې را پاسلو ما ته داسې اشاره وکړه وی دا سړي ویني او وی دا ډېر ناکار سړی دی او د مرګرتیاونه کوي دغه خبره نه مني مکر مکرن کبارا وقالوا لا تزرن الهاتكم دوی مپر دی علی استاسو او مپر دی وڅوا یغوس یو کو نصر دا سوکو دا د آدم علی السلام زامنو یا نوسیو و شیطان رالو او داغي شکلونه ولا جوړل او داغي عبادت شروع کو لکه امام بخاری ذکر کوي ود سوا یوز یو کو او دارنګ ابن کثیرم ذکر کوي الا ضلالا نما زیادی ظالمان لرا مگر گمراهی مما خطیاتهم د دیو جنا چې ګناونه کړو او غری کو غر کړی شل دی و ادخلوا النار ندن شرور تا د دې مراد عذاب قبر دی اثبات عذاب قبر په دې آیت کې دی فادخلوا النار یقینا تا کچر پر دیلان گمراه بکی ستا بندگان او نه وزیږی مگر فاجر او کافر ورو زما بخنو کی مال او زما مور بلارتا سوچ دا نشو زما کورتا یا مجلس تا په حالت ایمان کې مؤمنانو سره مؤمنانو خذلا ولا تزيد الظالمين الا تبارا او مزیاتی ظالمان لره مگر هلاکت صورت کی دلیل نقیو د نوح علیہ السلام نه او دلائل عقلی او په اثبات د توحید سورۃ الجن مکی سورۃ ده سلویختم نمبر ده په نزول کې په د سورې اعراف نه دواوی آیم نه په ترتیب کې پس د سورې نوح نه مکی سورۃ کې دلیل نقلی او د نوح علیہ السلام نه نو دې صورت کې دلیل نقلی پیش کړي د جناتو نه دیو جنې ورپسې راوړو په دې صورت کې نبی د شرک اعتقادي ذکر کړي او په دې باندې واقعا د جناتو ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت مخکې پیریان به اسمانونو ته خطل خبر بیرونو چې هلته به یو خبر اورې ده دلته به ور سره سل نور مرګري کړل درو هغه به بیا کاهنانو ته خودل او به خلکو ته وي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیساتو شو پیغمبر شو نو د دې برتل منی شو بیا نه شو دې نو هغه مشر پیری هغه پوه شو پیریان راجم کړل او ورته وای یا خدا عذاب اراده شوی دا او یا اخیری پیغمبر راغلی دی دا صوبه تهامه د نصیبین علاقې پیریانو هغه د صوبه تهامه حواله شو نبی علیہ السلام وادی النخله مقام کې ولاړ دی او دا قران تلاوت کوي پیریان راغلي دي د نبی علیہ السلام دا بیان اوریدل دي فورا تللی دی او قوم ته مسله بیان کړی دا ولویا الیا هو پیغمبر وای او کرشم ماتا چې یقینا وکه خلوص کسانو د پیریانو نه و کسانو فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا هغه یقینا موږ د قران ناشنا عجيبا او دا عجيبا ته ولې وای دا ځکه چې ټوله دنیا یو طرف ته او قران بل طرف ته و په هندستان کې مہاراجا رامچند هغه داغي عبادت کېدو او یې درآمدت شوی شو په ایران کې تشکدي جوړ شوی او د اور عبادت کېدو شام کې د عزیر علی السلام او د عیسی علی السلام شکلونه جوړ شیو او د هغه عبادت کېدو عربو کې لات مراد او زار عبادت کېدو چین او جاپان جرمن کې مات معبود تصویران جوړ شیو او د هغه عبادت کېدو خلقنا الله ارشیو قران دی یو الله طرف دعوت ورکو زکه وی عجبا یا دی لرشدی چلار غی په طرف د اسلام باندې فآمنا وینو ایمان ورو په دوانی ولن نشرک بربنا ادا او موږ هیڅ سره شریک نه جوړو درم زموږ سره یو تنه وانه لما تا وانه تعالی جد ربنا او یقینا وانا ظننا لن تقول الانس والجن او یقینا موږ ګمان کولو چې نه وو انسانانو پیران په الله باندې دروغ وانه کان رجال من الانس یقینا موږ کسان د انسانانو نه چې بنا وخته برجال من الجن فسړو سره د پیرانو نه فزادو امراتا نو زیاد کړي پیریانو انسانان لره ګمراهي یاد یې پیریانو انسانانو دي پیریانو لره ګمراهي یو بل ګمراه کړل وانهم ظنوا كما ظننتم یقینا د ګمان کړو څنګه چې تاسو ګمان کولو الله یو صلی الله علیه چرونه لګي الله یو تن یجد لو شاب الرسل او میزان رسولت یارا وانا لا ندری او یقینا موږ نه پویدو ایا د شر اراده شوی دا با چا چې زمګه کړي یا اراده کړي په دې باندې رب د دې د اسلام وانا من الصالحون او یقینا زمون ندی نیکان او زمون ندی علاوه دینا وانا لما زمین الهدى آمنا بی یقینا مونږه کله چې واره دونګه قران مونږه ایمان وروړو په دی باندې فمن یومن بربه هغه سوچ ایمان وروړي پر رب د باندې نو به یریږي د تاوان نه ولا راقا او نه د ظلم نه راقا الحمد الذی لا یطاع هغه بار او هغه بوج دای طاقت نشي لرلې وانا من المسلمون ومن القاسدون او یقینا زمون ندی مسلمانان او زمون ندی ظالمان قاسد دا د ازداد نه دی ظالم تم وای انصافدار تم وای لکه حجاج ابن یوسف د سعید ابن جبیر رضی الله عنه تپوس کوي زما په باره کې څه خیال لې هغه ته انت القاسط العادل نو خلق وته وګوره ستاسو صفات یو کو هغه ته تاسو پوهه نه شوي د ما د ډېر سخت الفاظ استعمال کړ قاصد په معنی د ظالم سره دی دلته دا د ازدادو نه دی انصافدار ته وای او ظالم ته وای نو ما ته وی چې ته ظالمې او عادل مطلب دا چې زیاته کې او ظلم کې دا الله سره نور شریکان جوړ کړی دي فمن اسلم فاولائک تعروا رشدا هر جهان کسان دي چې غاړه کې خدا نو دا کس کړي د اسلام او هر چې ظالمان دي دی بجانم لر لرګي او کدیو درې دلې پسې لار باندې فلار د اسلام سخته وان المساجد لله او یقینا جماعتون دی الله لا فلا تدعو مع الله احد نمرا وړي د الله سره یو تن وانه لما قام عبد الله شاندار کله و چې ودرې دو بنده د الله چې را وخته دلرا کادو یکونون علیه لبدا عبد الله مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کادو نزدیو دا کافر یا پیریان یا دو چراو یقولون علی لبدا چې و بدوانی را پړن د پارا دا اوریدو د قران یعنی مطلب دا چې قران اوریدلې یا درېمه معنا کادو نزدیو دا کافر یکونون علی لبدا چو بدوانی را پند دا پا قبر بانی دا پار دعا پا جوان کی نو منلی خدا مرگ نپس بیا بی بانی زیارت جوړ کی او بیا یقینا زراوانم رب زمان او نشرکو ما بدی سره یو تنه قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا نبی له شرف تصرف وا پیغمبر یقینا زواک دان ام تاسو له zarar نه اصلاح قل انی لا یجرنی من الله وایا یقینا نشی خلاصول مال د عذاب د الله نه یوتنا او نه منزه الا ولا الله نه زاد پنا الا بلاغ من الله الا بمعنى لكن ابلغ بلاغا لیکن زه رسول ما تبلیغ د طرف الله او رسول دا او پیغامات د الله و من یعص الله ورسوله سوچ نه فرمانیو کې د الله او د رسول د الله ان لو نار جهنم یقینا دلای اور د جهنم همیشه وي پدې کې همیشه حتا اذا راو ما یودون همیشه به تر کمی تر دې چې ویني دی چې دې سره لوز کولې شي زردا چې دې په شي سودي کمزورې په بار نه امداد واقل وعدنا او کم نه په بار د شمیر قل ان ادري وا پیغمبر زه نه پوهیږم اقریب ما توعدون آیا نږدې دی چې تاسو سره لوز کولې شي یا وګرځي دلاره زما ډیره زمانہ یعنی د قیامت پته ماته نشتا عالم الغیب پوی دی الله په غیب باندې فلا یذر ولا غیب یعد نو نخکار کوي الله په خپل غیب باندې او تنتا الا من ارتضى من رسول مستثنى منقطع ځان کلام دی الا من ارتضى من رسولنا مگر هغه څوک چې خوشاله شي الله د پیغمبر نه نو یقینا لګي مخکې د دنا ورسو د دنا فرشتہ تیارا لیا لمن قد بلغ رسالات ربهم دې لپاره چې دی پوه شي چې رسولي دی پیغامات درب دی وات بما لدیم راګر کړی دی باغ سچ د دې سره دی واسا کل شینا دا اور اگر کړه له وشي لره بشمیرا صورت کې دلیل نقلی وو د جناتو نه او چې وګوره پیریان ای مسله منل دا نبی د شرک اعتقاد یو سوره مزمل مکی سورته ده دریم نمبر په نزول کې پس د قلم نه او دوا دریو آیات په ترتیب کې په سورۃ الجن په دې سورۃ کې طریقه د تبلیغ او تعزیز بل بیان چې طریقه د تبلیغ بدای تبا بیان کې په کوم انداز باندې وکي نو دا غیره بار طریقه خي او دویم دا چې په جماعت کې درې قسم خلک بې یو مدرسین او دوی مجاهدین او درې منفقین نبی علیہ السلام باندې وای راغلی دا کور کې پروت دی ځکه خلق له مسله بیانولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې عبادت د تبرالا الله رب العالمین سورۃ راولې غلو یا ایو المزمل اے بوج چتونکیا مزمل هغه چاته وای چې هغه بوج چته امام رازی رحم الله وای چې تبا بوج چته د خلکو نه قم الليل الا قليلا فاز د شپې مگر لګ نیم د دینه یا کم کا د دینه لګ او زد علی یا زیاتی کا بدی باندې ورتل القران ترتیلا او واضح واضح بیان کا قران کو واضح کی دو سره ابن قتیبه غریب القرآن کی معنی کئی او قرطبی معنی کئی وی دا صفت دا معنی و دا حقیقت کی دا الفاظ مجازن دے انا سنلقی علیکا قولا سکیلا یقینا مونږه چې بتا باندې وینا درنا او درنه وینا ورته وی ته ورته قران کې او دې وستا دښمنی کوي یقینا په ورځ کې تعالی مشغولتیا لویا واذکر اسم ربک او یادوا نوم درستا وتبتل الیه تبدیلا او ځان جدا کا د الله ته په جدا کې دوبانی رب المشرق والمغرب د مستعار محترم فرمایل وای دا تقریبا مخکې شپږ اوامر ذکر کړل الحمدلله اشاره دی دا چې شپږ کالا تبا مهنت کې په خلق باندې او رور به مسله ورته بیانې کله د موږ ترجمه او کله د دعاګانو ترجمه خو پای کې ور سره ور سره مسله بیانې نو کله چې خلک معاشره جوړ شي بیا وته مسله کې میدان کې بولاړي لا اله الا هو فتغذ وکیلا نشتا بلاجت روا مگر دغه الله یو نسل الله لرزي موار واصبر علی ما یقولون دا ډیر ګران کار دی چې ته دا مسله بیانې خلک بس کوي ستا خلاف پراپګنډي کوي یقینا موږ سره دي سزاګانې او جهیما سوزیدلا او قراکونه د تکلیف او عذاب درناک امام رازی رحم الله وی وی دا اولنی دعا د تعلق د دنیا سره دی او رستنی دعا داغه تعلق د آخرت سره دی یوم ترجف الارض والجبال هغه ورځ باندې چې اجړه کوي زمکا غرونه او شی بغرونه کسیبه مېلا ډېر کې نرمي ان ارسلنا الیکم رسولا یقینا موږ را لګلې تاسو پیغمبر بیان کوونکی به تاسو څنګه موږ لګلو فرعون ته پیغمبر فاصا فرعون الرسول نه فرمانی کړه فرعون پیغمبر لکه بی فاطمه وای صبت علی مصائب لو انا صبت علی الايام سرن لياليا فما داس مصیبتونه رالل کپورز راغلی نو هغه نو شپه جوړه شي وا ان مان دا چې د غم د وجې نو بډاګان جوړ شي وو السماء منفطر می اسمان شلیدون کې په دایات کان وعده مقولا دا وعده د الله کړی شوی کان وعده مقولا ان هذه تذکرہ یقینا دا قران دې نصیحت کتاب فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا د چا چې خوغشي او د نسی خپل رب لره لار ان ربک یعلم یقینا رستا خبويږي انک تقوم ادنا من ثلث الليل چې یقینا د پاسه کې کم د دوه حصو د درې میسي د شپې نه ونس په نیم ده وسلسه او درې مېسه د دې او طائفه من الذين معك یو ډلا دای کسان چې تا سره دی والله یقدر الليل والنهار الله دا د کشفي اور دی لرا عالم لن توسو پویا د الله چې طاقت باندې لري د ټول شپې مهرباني وکړه پتا سو فقرو ما تيسر من القران اوللی هغه چې آسان وي د قران نه د دې ځای نه اراکین د جماعت درې قسمه ذکر کړي یو مدرسین د قران چې قران به خلکو ته خایي عالم علن سيكون منكم مرضى پوهه دی الله چې وی با تاسو نه بیماران دویم قسم خلک واخرون یضربون فی الارض نور کسان چې سفر وکړي پس مګه کې لټي با رزق حلال د الله نه یعنی د الله په دین باندې با د الله مال لګي درم واخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور کسان چې جنگ وکړي په لار د الله کې مجاهدین فقروا ما تيسر من داس جماعت چې پای کې دا درې واړه قسم خلکې واحد جماعت اشاعت التوحید و سنت دی الحمدلله دا قران مدرسین پکې دي مجاهدین پکې دي او منفقین پکې دي پیسې هم لګای قران هم کوي او جهاد هم کوي خو مقصد به دای فقرو ما تیسر منا قولو لئی آغا چه آسان وی دا دینا واقیم و صلاة پا ونیو که منز ورکی زکاة ورکول که اللہ تا ورکول خیستا آغا چه مخی لگئی نفسو تاسو لرا من خیرن فائدہ او به موی دا غي ثواب د الله سره دا الله غره دی او لوی اجر والا دی واستغفر الله بخنه واړی د الله نه یقینا الله دې بخون کې مهربان سورۃ کی تعزیز به تبلیغ او طریقه تبلیغ خدلا نبی علیہ السلام اور یو دایتا او درې قسم خلق د جماعت سوره مدثر مکی ده سلورم نه پر نزول کې پس د مزمل نه نازل شوی دی او په دې کې تیزی ورکړي په تبلیغ کې بعد ترغیب ال قران یا ایو المدثر اے ا ځان درنون کیا قوم فانذر پاسا اول کې اوامر ذکر کړي نبی علیہ السلام ته پاسا او ير وخلق وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا الله ټول ورځ دا یو میاش کم زیات قران ته ناستم خو الله څنګه چې حق او غشان مې ورکړې شو ولا تمنون تستكثر نوافل دیو کو ذکر اذکار دیو کو تلاوت دیو کو قران دی ویلو زبادنه مکوا ولی ربک فاصبر رب تعالی صبر کاج فاذا نقر فی الناقور کله چې کوګوال شي بشپلا کې فذلک یوم ذی یوم ناصر دا ورځ ورځ سختره په کافر باندې نه آسانه زرنی ومن خلقت وحیدا پرې مال را او هغه څوک الله رب العالمین په دې آیاتونو کې حالت ذکر کوي د هغه چا چې هغه قرآن سره دښمنی کوي دا الله وایي یقینا د زمونږ د آیاتونو دښمنه سور کو سودا للا چې دنه کوم دې سخت مقام تا ولې دنیا کې د یو جیب کار کړو کله چې موحد مسله بیانولا نو د وسه کوله دا هغه حالت ذکر کوي دا هغه چا چا چې په دنیا کې د حق پرستو خلاف کړی او کوشش دا کړی چې حق پرست من کی په هر طریقه چی دا اول باندې انه فکر یقینا دا سوچ کولو ځان سره اول به دې داسې سر ښکته کېدی به وایي یاره چې د دې سړي څه مطلب دی ټوله ورځ مونږ پسې لګیا یې بل کار نشته د ده مطلب څه دی یاره سوچونه به شروع کړي انه فکر نو کله چې سوچ وکړو نو بیا به څه کوي وقدر اندازه وکړه سر به راوچت کړي او پته ولګېده که نه مړه دې مشرت غواړي دی وای چې هر څه ماته ملاو شي دی وای چې زه مشهور شم دې ځکه دا کوي وقدره وقدلا کیف قدر ثم قدلا کیف قدر الله په لعنت دي شي ساجيبان دازه وکړه بیا دې بلانه شي ساجيبان دازه وکړه ثم عبس بیا تندې تریو کو دا تریو تندې به نیولې دا پوکی به وباسي وبصر تندې تریو کړو نو چې بدیو نشوا وبصر زړه کې تنگ شو بیا بده دا زړه کې به تنگ شي دا خبره ولي کوي دا ځکه چې قران په د باندې بد لګي دې د قران دشمن دی ثم ادبر بیا شاکړه شاکوټیا واستكبر او لوی وکړلا او په دې تلوت لو کې وي وقال ان هذا الا سحر يسار دوی نه دا مگر جادو اچ اثر چولې شوی مړو دې خله کې جادو دی یو ځل چې سره ور سره کینی بیا ته پاسي کینا دې کې وای جادو دی ان هذا الا سحر یوسار نه دا مگر جادو اچولې شوی اثر بګیا اچولې شوی فارابي ډیر لوی ماهرو عالم مو او پر رباب کې ډیر ماهرو هغه پر رباب والو ډیر خيستا یو ورځ رباب والو نو یو تارې چې اوالو نو خلک ټول ودشول نشه شول بیوش شول او چې دویم تار له کړنګ ورکړو نو بیا ټول را پاسېدل اثر چولې شوی ان علی الا سر یسار نه دا مگر اثر چولې شی بده کې او د اگر باب کې خودلو وما جعلنا اصحاب النار او ندی ګرځولې مونږه مقرر په اور باندې مگر ملائک او ندی ګرځولې مونږ د اشمیر الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان ای کسان الله چې کفر کړي لیستیقن الذین دی پارا چې یقینو کیا کسان چې اور کړی شو علم د کتاب ویزداد الذین آمنو زیاد کی هغه کسان چې ایمان وروړي ولا يرتاب الذين او شک ونګیا کسان چې ورکړي شي علم د کتاب او مؤمنان وليقول الذين في قلوبهم مرض او دې لپاره چې وایي هغه کسان چې زړونو دای کې مرض دی او کافر سیر ادا کړ الله په دې مثال سره سارنګي گمراه کوي الله هغه کسان گمراه کوي الله چاله چواړي توفیق ورګي چاله چواړي او نه وی بل اکر درستا باندې مگر دا الله او نه دا مگر نصیحت د پاره د انسانانو کلا حق لا والقمر شاهد استا په حال باندې سپوږمۍ څه مطلب سپوږمۍ اول کې لک خلق ویني پاولش په باندې چې خارجي نو لک خلق ویني او ډیر خلق یې ویني نو دارنګي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په اول کې په دواني ایمان له خلق وروړو پسړو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ماشومانو کې حضرت علی رضی الله عنه په ایمان وروړو او په زنانو کې ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه به باندې ایمان وروړو په غلامانو کې زید ابن حارثه ایمان وروړو او بیا کله چې سپوږمۍ په سوار لسم شپه باندې ګوري نو بیا تک سپینه بیا ټوله دنیا تخکاری او ډیر خستای نو په سوار لسم کال په دیار لسم کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته لاړو او داغه دین په ټوله دنیا کې ښکار شو ځکهال دا یو سټیټس بهترین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریاست مدینه په نوم باندې یو حکومت جوړ کو او داغه نبی بیا خاتون هم لګل داغه نبی جهادونه هم کول او بهترین مرکز جوړ کو دارنګي کله چې بیا سپوږمۍ رو رو وړه کیږي نو کله چې درويشتم شي نو دا غي نه پس هغه بیا فناشي اکثر نو بیا نه ښکاری ډیر په مشکل باندې ښکاری نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په درويشتم کال د نبوت باندې د دنیا نه رخصت شو درویش کالا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور نبوت و دیار لس کالا مکه کې او لس کالا مدینه کې نو په درویشتم کال بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه رخصت شو او څنګه هغه سپوږمۍ فناشي او دا غي نه رسو بیا ستوري رڼا کوي سپوږمۍ چې پناشي بیا ستوري رڼا کوي دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د دنیا نه رخصت شو صحابه کرام مثال د ستورو هغه بیا د نبی علیہ السلام نه رسو رڼاګانې خورې کړې قران حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اصحابي کن نجوم فبأي مقتديتم اهتديتم زما صحابه هغه بشان د ستورو دي فکم یو پس چلاړې نو تاسو په سم لار رواني نو صحابه مثال د ستورو دی والقمر شاید دستا په حال باندې سپوږمۍ واللیل اذا ادبر او شپه کله چې بشاشي والصبح اذا اسفر او سبا کله چې رڼا کی سبا چې تیار ختم شي نو رڼا شي دارنګ نبی علی السلام د شرک تیار ختم کړه او رڼا شو نو کله چې رڼا شي هغه تیار ختم شي لاړ شي دارنګي سبا هغه سحر چی صبح صادق هغه زر لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د توحید رڼا خورکړه نو بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو وفات شو ان لئید الکبار یقینا دا یو دلو نه خونه دا نذیر للبشر يرون کې د انسانانو لا لمن شاء منکم يتقدم ويتاخر کبار دا هغه چا چې خوغه استا سره چې مخ کې ولېږي عمل یا رستو پری دي هر یو نس پاغه چې کړی دي ګاڼه دي مگر هغه خلاص والا په جنت کې بس سوال کوي او بل نه په بار د مجرمانو کې ما سلک کوم فی سقر سشی بویا کو سشی در نه کو تاسو لرا په جانم کې دی وای لم نکو من المصلین نونګا درابلن کنا الله تا فما تنفعهم شفاعت الشافعين نو فائدو نه کدی لره شفاعت شفارسیانو نو سری دی لره علی تذکرہ دی مورزین چې د قران نه منډي وونکي الله وې سری دی خلق لره چې د قران نه مخړی کان نو عمر مستان برا تبوای غنی دا خردی ترې دلی چې د قران نه مخړی الله مثال د خر دی چاغه خروي او تختی او منډي وای فرت من قصورا چاغه تختی د زمرینا مثال دا څه دی لکه خرچ د زمرینا تختی نو دا رنګ چې یو سړی قران بیانې نو دا څه دی لکه زمره او دا چې د قران والا مقابله کوي دا غي مثال دا څه دی لکه خره الله مثال دا څه دی لکه تخدیدلی د زمرینا د اخره بل یرید کل امرئ منهم دا زنه قران وی چې دا قران نه تخت دی الله مثال د خر دی بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده لري هر یو تند دینا او د قران د بیان کوونکی مثال د زمری ورکړي دی بلکې اراده لري هر یو تند دینا ایو تاسو فمرشرا چې ورکړي شي سې په خوره وره کله هرګز داسې نه بل لا يخافون الاخره بلکې دای نه یریږي د اخرت نه هرګز داس نه دا یقینا دا قران نصیحت فمن شاء ذکر دا چا چې خوږی یاد دي کې قران لرا وما یذکرون الا یشاء الله او دای نه یادې مگر چې واړی الله هو حال تقوال المغفرات دا الله لایق دی چې یریږي د دنیا خلک وال المغفرہ او لایق دی چې بخنه وکي الله رب العالمین خلق لا سورۃ کی تعزید او تبلیغ پس د ترغیب ال قران نا اوامر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا او شهادت د سپوږمۍ پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واخر دعوان الحمدلله